متنا متشاکسون مختلف دا غي رائے دو درې هغه مولاګانی یو امرئی نو ددنه د دې یو مرینه وکړه دا دوه درې مولاګان رضای یو به رضای دغه دا خبره ومني ورجلا سلما لرجل او بل مرید سالم د پاره دی یو سړی یو مرید یو مولا دی خو چې مولا ورته وی دا کارو کوي وی ښا چې وی دی په لار شوی ښا نو دا یو مړې ایو مولا نو د دې مړې نه بل ایو مولا می شرزای دا کافرانو ته مثال وای چې ستاسو دا خدایان تاسو وای دا زمو خدای له دا ده دا ده دا ده نو تاسو نه باغ څنګه رضا شي رب العالمین به نه څنګه رضا شي اثر شریک جوړوي او خوخه د خدایانو کوي یوم رې ایوه مولا منګه مریان یو ټول خدای دې منګه مریان کی منګه رم خدای دې منګه مریان کی خان سکی صحیح مریان شو با بیا کامیاب شو ومنګه صحیح مریان نه یو ولې صحیح مریان نه یو مریه د مولا 24 غنټه تابعدار صفات کامله خاص الله تعالی د پاره دي شریک ورسره نشته د انواع 40 نه اما کې تیر شو بل اکثرهم لا يعلمون انك ميت وانهم ميتون دي کې دنیا نتلون کی یی فینهم میتون او د یمړیدون کی نو تاسو به دی رسول پاک بازی د دنیا نه تاسو هم دی د دنیا نه دنیا کې څوک بقا نشته لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان النبي صلى الله عليه وسلم فيه مخلدا لیکن دنیا کې پاتې کېدل نشته دی الله وی دا زما قانون دی اما قانون مقرر کړی دی دې کافر ته وای او دې ته وای چې تاسو له پیغمبر په مرګ خوشاله گئی د پیغمبر په مرګ ولې خوشاله گئی تدبیرونه ورته کوئی سحر په کوئی قسمه قسم دا کوئی د خلاص بجوته انک میتون دیوما تلون کې دي او مړیدون کې دي وینو میتون او د یمړیدون کې ته مړیدون کې د یمړیدون کې دي توم تلون کې او د یم تلون کې دي نو مرګ په ټول راځي ها کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس سکون کې د مرګ دی قانون د الله تعالی هر یو نفس سکون کې د مرګ دی لیکن مرګ د مؤمن او د کافر کې د زمکه د اسمان نه زیات فرق دی د زمکه اسمان نه زیات فرق دی د مؤمن مرګ د خوشاله دی د راحت دی د بشارت دی او د کافر مرګ د الله قهر دی عذاب دی او سختی ده تکلیف دی نو دواړه مرز دواړو ته ویل شي لیکن د مؤمن د پاره رحمت وګرځو او د کافر د پاره قهر او غضب وګرځو دارنګي په دې مسلمانانو کې هم دو قسمه مرګ دی مستریح او مستراح منه البلاد والشجر والدواب یو هغه مرګ چې په خپل په آرام شي د دنیا د تکلیف نه ګرمه یخنه نه لار او دویم هغه مرګ دی چې خلک ته په آرام شي مستریح په خپل په آرام شو د دنیا د تکلیفونو نه او مستراح منه البلاد والشجر والدواب خلق ونی بوټي خلق زناور هغه به تنګول هغه تنه په آرام شو نو ګوره د مسلمانانو په مابین کې مدو قسمه مرګ دی ښا یو مرګ هغه سړی مرګ دی چې هغه په خپل په آرام شي غسړې دی موږ او داس اجر سره عبادت کو او بل د ناکار سړي مرګ دی چې هغه نه خلق په آرام شي ټول سن کړي انک میتون دیم تون کړي دی او تم تون کې دیم تون کړي هر شي عذاب ته نو دواړو ته ورکیږي بدن به د روح نه کار نه کوي روح به د بدن نه کار نه کوي کو روح وی بدن نیوی کار نه کوي که بدن وی او روح پکې نیوی بیا کار نه کوي نو دا فیصله به په دای باندې کوي ښا دوی به سوال کوي چې دا دی روح په ما دا کار کړی دی اب وای نه دا دی بدن کړی دی نو هغه مثال ورته پیش کی په قیامت کې دینه به تاسو کې نو دای په خپل اقرارو کې چې دواړو له عذاب ورکیږي نو زمونږ د جمهور او اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې عذاب دواړو لور کیږي ښا اوس هغه قبر کې دی او روح په علیین کې دی اجسم په قبر کې پروت دی نو دته څنګه عذاب ورکیږي نو یوزع قسم من الحیات دکی یو قسم دا حیات خیر شوه دی چې هغه تعلق د روح سره دی یوزع قسم من الحیات دکی او قسم حیاتی خېچوي چې تعلق دی هغه روح سره دی د دې د وجه نه دی په الم په تکلیف او په درد باندې پويږي لکه احادیث وګوري په دې باندې شاهد دي سوال جواب خدار چا نه اخلي دا و کافر کې مسلمان وي خزه کې سړی وي چې دا سوال جواب ته نه اخلي مر ربک ما دینک ما تقول فی حق هذا الرجل دا دې ته پوزه خدار چانه کی اپل راحت دې زیقت دې نو مومن ته الله راحت ورکي هغه خوشاله کی افرشوا من الجنه وافتحوا له بابا الى الجنه ذا جنتی فرش ورته وغوړوي او د جنت دروازه ورته کولاو کې وګوري وی هاذا مقعدک دا استاد ایلخه بدل ک تعالی الله تعالی د جهنم نه جهنم ورته خو وی دا جهنم دی استاد ایمان د دې اسلام د وجه نه الله تعالی دین بچو ساتل بیا ورته وای نوم ک نومت العروس او د شپ شان د د کېدو د ناوي اول کور دی اول ځای دی تو د شه نو دلته کې د مؤمن او د کافر په مړی خدواړه لیکن د زمکه د اسمان نه زیات فرق دی پکې ښه انک میتون تم تن کې او فات کې دن کې وینو میتون د یمړي دن کې بلیږي به ټول ځکه قانون الله ذکر کړی دی کل من علیها فان نالته قانون ذکر کړی دی بل قانون ذکر کړی وجب ويبقى وجه ربک ذل جلال دا پاتې کی یو ذات ربي ذکر ذات ربي اغلا پاغه باندې مرګ نشته ان مرګ راتلی شي ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون بیا به تاسو پر ورځ قیامت په دې درب باندې جګړه کوي چې روح بوې د جسم جسم بوئی دا دی روح الله وی ما ته قران کې درولېګ پیغمبر درته وې او عجيبه امثله مثالونه قران بیان کړل پیغمبر درته هغه او خولو پاغي پوهه کړی او د دینه پس یو دهری دی روسی دی دهری دی یو کافر دی هغه کفر کوي نو داغه کفر له وجه پاتې نشوخه حجت په قائم شو کفر له وجه پاتې نشوه دته حجت په قائم شکر اوس خوده کفر کوي خو لګن سبب ستومانه داغه مثال دا ده دا شکایت شکوا ده شکایت ده شکوا ده حماقت ده د کافر فمن اظلم سو ظالم ده ممن دا غشان کذب علی کذب علی الله چې دروغ وي په الله باندې دروغ وي په الله باندې ګوره وکذب بالصدق تکذیب کوي بالصدق په قران باندې بالصدق قران نه مني قران ورته وایي دې نه مني تکذیب کوي د صدق او تکذیب کوي د الله په توحید باندې د الله توحید نه مني او صداقت د قران نه مني رسالت د رسول نه مني اذ جاءه فاوا کشراغلتا قران ورته راغی پیغمبر ورته راغی کتاب راغی کافران ذایفه د جهنم دی ولی جهنم دی ذکر د توحید رسالت قران قیامت نه انکار کړی دی ذای جهنم دی مؤمن ذای ولی دا غ جنت دی ذکر د توحید توحید کلک او رسالت تر رسول په قیامت منی او قران ته ډیر هغه باندې عمل کوي نازي بشارت ور کوي ښا چې چا اومنه هغه ته بشارت او چې چا ونمنه الیت فی جهنم اے نه ده جهنم زائد پاره د کافرانو هغه وته بشارت دا ده طالبان والذي جاء بالصدق ها کا صراط لکړه راته کړي په صدق سره وصدق به تصدیق کوي په دې سره او دلته نذیر د قاعده ده په قران کې ذکر کیږي مفرد او مراد ته جمعي والذي مفرد ده او مراد ته جمع ده نو دا قران کې دې ځای راغلي دي ښا چې مفرد او تبع معنا د جمع کې او وی به جمع تبع معنا د مفرد کې لکه انا نحن نزلنا الذکر دا ټول جمع ده کنه او تبع معنا د مفرد کې ولي شان د الله سره عظمت د الله سره وحدانیت د الله سره معنا ده مفرد خوان کوي ښا مونږه معنا د لفظ ټیک ده مونږه معنا چې تکې دا ټیک ده مونږه نازل کړل د قران او مونږ د دې حفاظت کوو ستا باندې باندې زه سوال نکوم اعتراض نکوم معنا دې ټیک ده خو د شان د الله سره مناسب نه ده د الله شان سره واحد نو ته د واحد معنا کو ما نازل کړي د قران زبد دې حفاظت کوم دا څه معنا کو ولي دا منګم واحد معنا ولي کو ځکه يهوديان په منګه اعتراض کوي يهوديان وای چې تاسو موږ ته کافر وایي نو موږ خو عیسی علی السلام مور او الله درې شریکان وو نو موږ درې شریکان وو عیسی علی السلام مور او الله الله سره غي شریکان کوي نو تاسو چې نحنو وایي ان نحن جمع تاسو وایي جمع موږ وو نو موږ تاسو خو یو برابر یو نو زمو علما غي ته جواب کوي چې مونږه جمع تعظیمی وو مونږ وینا جمع تعظیمی دا ادبن دا جمع تعظیمی دا دا جمع ادبن دا او استاد جمع عقیدتن دا استاد عقیده دا غلا کافر ذکر زمونږه عقیده دا نه دا مونږه صرف ادب د تعظیم او د ادب د وجنا جمع استعمالو ادبا تعظیما هغه ته علماء دا جواب کو د علماء جواب تاجت نشته ته معنا او کده مفرد لکه دا مفرد دی په معنا د جمع باندې دی پاکس ته دی وراغله دی پاکس ته دی وراغله دی شی جمع ده او معنی د مفرد یا مفرد دی معنی د جمع ده دا ډیر ځای راغلی دی نو والذي جاء بالصدقان چې راتلل کې بالصدق په قران سره وصدق به تصدیق کوي په دې قران دا منی اولئک هم المتقون دا کسان متقیان دي شرک نه دای دې شرک نه پاک دي ولي دې دا الله وحدانیت دا الله کتاب دا الله پیغمبر الله سره شریک نه جوړي لهم ما یشاءون دی لره به هغه چې دی سخوخی کم لای کې عند ربهم په جنت کې لهم دی لره ما یشاءون هغه چې دی خوخی په نيز رب باندې په جنت کې ذالک جزاء المحسنین دا جزاء د محسنانو دا محسن لدا جزاء ورکی دا جزاء د عبادت کوونکو دا محسن عبادت کوونکی ته وای مل احسان یا رسول الله کانک تراو فإن لم تكن تراو فإنه يراك نو عبادت کوونکی شو محسن بل سره احسان کوونکی ته وای احسان کبل سره بدی را بدی سهل باشد جزا اگر مرد احسن الى من اسا وذالک جزاء المحسن دا جزاء د محسنان نیکو کاران پښتو کې نیکو کاران ورته وي دا جزاء هغه چې بل سره احسان کوي ښا یو احسان د مخلوق دی حدیث کې راځي یو احسان د مخلوق دی مخلوق سره احسان کوا حقوق د عباد برابر کا یو احسان د الله تعالی دی الله احسان سره عبادت ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله او حديث وګوري ليكفروا عاقبه داروذي روضي دې عبادت توحيد توحید قبلي نعاقبه عاقبت ليكفر الله عنهم سيئه اسوا الذي لربك الله تعالى عنهم لدينا اسوا الذي ناكار لاغنا یذهبن السیئات حسنات چې راشي بوزي دا سیئات سیئات لرکي خو چې حسنات راشي ليكفر الله عنهم چې لرکي الله تعالی د دینا اسوا ناکارا الذي اغ عملو چې دی عمل کړی دی بعض هغه چې عمل کړی دی نو چې لرکي بعض هغه چې دی عمل کړی دی ويجزيهم اجزا ورکړي دی لر اجرهم اجر دی باحسن الذي فخستا غسرا كانوا يعملون چې دی عمل کړی دی الله ورته داغي بدلی ورکي بشارت ولا ورکي مؤمنان لا او د کافر ډیر عمل الله ختمي اوس الله تنبيه ورکي چې ته الله ته متوجي شه غواړ د الله نه او الله ته متوجي شه ولي بيد الله نه ما يفتح الله للناس من رحمته فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لها دامي عباد دي ښا نو الیت الله بکاف عبده بندخ خپل لرا بندخ خپل لرا چې د الله عبادت کوي ذات عبادت کوي چې څنګه الله وایي د پیغمبر تابعدار وي کمې نه څه ده نه دنیا کې نه اخرت کې امام شافعی رحمت الله علیه ته شاوی چې زمون په قیامت کې سالی او سړی ول راغې هغه ورته وی اوس ته حال وګوره که د قران او د حدیث سره موافق وي نو ډیر ښه حال ودی اوس ته عمل وګوره دنیا کې که د قران او د حدیث نه مخالف وي نو بد عمل بد حال بدی د انسان ته اوس د خپل عمل ښکاری د خپل نتیجه ورته الله اوس ښکار کوي په قران او په حدیث سره وګوره ورته دا خو اینه ده یو شیشه ده تا ته به خپل ځان ښکاری خپل اعمال ښکاری نو چې ته مجرم یې ګناګار یې بس الله ته متوجه شه استغفار وایا توبه وایا عبادت کوا ذکر کوا ظلم نظر نشوي دي اقوال افعال کې زیاته کمې نظر نشوي دي متوجه شه امام شافعي ته څومره لنډ جواب ولور وی ورکه اوس ته عمل د قران او حديث سره موافق وي خو خسته حال خوشاله او که د قران او حديث نه مخالفي مشکل نه أليس الله بكاف عبده دا ويخوفونك يروي تعالى را شکایت دی رسول پاک به يرو يروي تعالى را بالذین فاغ خدایان سره من دونی چې ما سیوا ده و زمونږ د خدایان مرته ضرر ورسي و زمونږ د خدایان مده کټ نو غورځي کله به سوي کله به سوي دا ورته تاسو ته زمونږ شعیب علی السلام ته نو ته زمونږ د خدایان ورته خیره کړی ده يخوفونك بالذين فاغ خدایان من دونی ما سیوا ده ومن يدل الله اخذ چې گمراهي کې الله تعالی فما له من هاد نشته غله هدایت کوونکې هغه خدای به لار کړې په لار نشي کټول عمر ورته نصیحت کې وایا کنه ومن یاد الله چاته چې دې تو کې الله تعالی فما له من مدل نشته غله گمراه کوونکې گمراه کوونکې هغه نشته چې الله ورته هدایت په هدایت کلک کې په هدایت په دین اسلام باندې کلکی مجالته ورته وایا کنه الیس الله ان دی الله تعالی بعزیز غالب بعزیز غالب ذی انتقام صاحب د بدلی غستون کړي د عزیز تشریح د انتقام بدل بدل رواخلی چې ته گمراه د گمراهانو نه بدل اخلي زنتقام صاحب د بدل غستو دور عزیز غالب دی ضرور دی زنتقام صاحب دی انتقام دی دلیل توحید سلورم دا سلورم دلیل توحید بیانې کافرانو ته چې وکافرانو سبا له ارمان کوی ول تاسو توحید نه وای او دا دلیل دی ته وره چې په عقل لک معلوم کا کنه عقلی دلیل لخوا ولئن سالتم خامخاکت سوال کړی دینا من خلق السماوات چا پیدا کړی اسمانونه والارض ازمکا اکبر وګور دي اسمانونو ته کته وګور پزما کې ته دا چا پیدا کړی دي لا یقولن الله خامخاو بو دي الله بل جواب شته نه وای بدا دی بدا وای دي د برازي لا یقولن الله خامخاو بو دي الله نو قل ورته وایا خبر ورکا قل ورتوا اتنکرون کفایت حوائجکم تاسو منکر کیږي تاسو د حوائج الله نه برابر تاسو ضرورت الله نه برابر قل ورتوا افرئتم تاسو منکر کیږي دا تاسو حوائج سوق برابرې افریتم خبر را کی ما دا خدایانو تدعون من دون الله چې تاسو بلې ما سي واز الله تعالی نه تاسو بلې په حوایجو کې ان ارادنی الله کې ارادو کې الله تعالی بذر په ضرر سره ضرر د درکې تکلیف درکې هل هن کاشفات ذری اې دي دا خدایان تاسو لرکون کې د ضرر هل هن کاشفات در هدي دا خدایان لرکون کی دا غزرر او ارادنی یا ارادو کی مال را الله تعالی برحمت په رحمت ترا راحت صحت دولت راحت ورتوي هل هم هل هن ممسکات رحمتي دي دا خدایان تاسو ممسکات بندون کی رحمتي د رحمت الله تعالی ستاسو دا خدایان ضرر د فکې ستاسو دا خدایان ان رحمت یو فائدہ ورکول شي ضرر د فکول شي نفع ورکول شي قران کې خو الله دا وای ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لها چې الله کلاو کې څوک بندول نشي چې الله بند کې څوک کلاول نشي نو تاسو دې خدایانو ستم ساتي قل جواب راغی قل ورتوي حسبي الله کافی دې مال را الله تعالی فی الحوائج كله فحوائج ټولو کې کدی وی دا خو نشي کوله نه خیر ور کول شي نه شر د فکول شي لا لا جواب دی نه خیر چاله ور کوي نه پینځل لک بوتان ودرو پینځل لک بوتان ودرو یو کس نه خو دې نقصان لري کی پینځل لک خدایان دې راولا دې یو کس نه دوره zarar لري کی یو مرض دې نه لري کی قل پدی الله باندې توکل کوي توکل کوونکی بروسه دي ساتي بروسه کوونکی په یو الله بروسه ساتخه بل څوک د خیال نه وباسه دا غلط دی یو سړی وایي ځوان يم زما چا تاجت نشته بل وایي زما مټي مضبوطي دي زما چا تاجت نشته بل وایي ما ته دولت ته ما ته تاجت نشته بل وایي زما هر څه برابر دي زما چا دا ټول دې په غیر الله توکل کوي په غیر الله توکل مکو مټي به ختم شي دا سی الواد به ختم شي دا سی وخت براشي مال به ختم شي یو الله باندې بر وسه ساته الله ولی ستا حوائج الیس الله بکاف عبدو یو الله بکافی کیږي انسان لا دا عقیده کله کفاتی قل حسبی الله علیه توکل کافی نه مال الله تعالی او په دې الله باندې توکل کوي بروسه ذاتی اعتماد کی اعتماد کوونکی بروسه ذاتی بروسه نو دی وی موږ لا په دې خدایانو کې فائدې دي نو فائدې څه فائدې دي دی په خدایانو کې هغه څه خیر ور کوي ګټو بنشي در کوله ها کب کباسه د کفیل المال یبلغ فاو وما دعاء الكافرين الا في ضلال مثال قران ویل دي څه فائدې دي دی نجات دای نه نشته دی اوس الله رسول پاک ته تسلی ورکړي ښا دای خو قسمه قسم اعتراضات وکړل په پیغمبر باندې الله تعالی وای ان انزلنا عليك الكتاب ما نازل کړي پتا باندې کتاب تسلی دا ما نازل کړي پتا باندې کتاب دې کې د بل چا د سرس نشته دی ما نازل کړي په تابانه کتاب للناس والجن د پاره د فائدې د بنی ادم او پیرانو دې کې بنی ادم ته فائدہ پیرانو ته للناس والجن من یدم او پیرانو ته فائدہ ده د پاره نفع د خلقو د فائدې د خلقو بالحق لاظهار الحق د پاره ظاهرولو د حق چې الله تعالی دا دلایل وي توحید کار شي قیامت ثابت شي پیغمبر رسالت حقانیت د قران دې د پاره د ازمک اسمان نور سومه انسان مخلوق دې د پاره پیدا کړی دي للناس د پاره د فائدې د جنو انسو جن انسو جن په عطف دې بالحق لاظهار الحق د پاره ظاهرولو د حق چې حق کار شي چې دا مسلمان دی او دا بل کافر دی دی په حق دی دا بل په باطل دی دا دې د پاره فهديناه النجدين دوړ لارې ورته وقولخه اوس الله وای ما خو درته لارې وقولي کتاب حجت پیغمبر هغه راولې فمن اهتدى هغه چا چې هدایت مونته لنفسي وی منو کتاب پیغمبر توحید وی منو فلنفسي ځان له فائدہ ضرور که حکه ځان لکه ومن ضل اسو چې گمراه شي انکار وکړو د توحید رسالت قیامتنا فإنما يدل عليها دې گمراه کیږي مضرن عليها موذر په دې نفس باندې ضرر و بالغ نفس ته دی هغه به تکلیف کړه رسول پاک ته وی وما انت علیم بوکیل انی په دې باندې ذمہوار ته ذمہوار نه ته نه په دې باندې ذمہوار ستاسو ذمہواری څه ده انفرادي اجتماعي د شپې د ورځې په سفر کې په حضور کې ټول ته ټول ته رسول مشکات حدیث ته خذو یا رسول الله سړو ته خو ته مسلې کې او اغي ستا په مسلو باندې لاړ لوی مقام ته موږ له یو ورځ مقرر کا چې موږ ته مسلې کې پاري کې رسول پاک ورې تاسو یو ورځ منتخب کړئ چې تاسو کوم ورځ منتخبي فاغرز به تاسو ته مسلې کوم تاسو ته احکام بیانو نو هغه غرض منتخب کړه رسول پاک صلی الله علیه وسلم ورته هغه بیان چې دا غي ضرورت او غي تر دې غي ورته وکړو بیا ورته تسلی د پاره وای چې چا یو بچي مرشه زنانه خو بچي په ډیر خپي نو دا د مخ کې شفاعت کوي دوی موږ هغه له شفاعت کوي الا مور او پلار براکاږي جنت تا دا ټول بیان ورته یو بیبي په کې سوال وکړ یا رسول الله کله چې یو مړی وی یو مولا کوي ته دوی دو شفاعت وکي عائشه رضی الله عنها په کې سوال وکړ چې د چاندي یو خدای دا غي الواد نشته هغه له وسوک شفاعت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یې زبول شفاعت کو هغه خوشاله شوی په دې باندې دې پیداغه هغه لپاره دې مواري دوی شفاعت کو نو خود ته د دین دا خود هغه ورته بیان کو تلقین د صبر ول ورکو خلو کې صبر کمی جزع فزع پکې ډیری نو دای ول ورکو الله تعالی څنګه وای وما انت عليهم بوکیل نیته په دی باندې مسلط ذمہوار او دروغه تو ورته وایا هدایت زما کار نه ښه دا دلایل د کتاب ورته ذکر کا او دا مثالونه ورته ذکر کا او په دې مثالونه دا اقرب دي ذهن ته عام خلق ته دا د انسان ذهن ته کوشي چې رشا دا مون فاصلي ونیو چې د بيد الله نه بل چا سره بيد الله نه بل تاواز کو بيد الله نه بل سره تعلق یو الله سره پیغمبر سره د مخلوق خدا خدمت کوا ولی ذکر دنیا فانی دا دنیا فانی دا دنیا ختمه ده رونو کوم خلکو چې مخکینو مشران تللی دي او غي هر قسم خدمت کړي دي صحیح خلک یادای کنا خلک یادای ولې هغه را خدمت هغه خلک هغه قوم هغه ته هغه یاد دي چې دا کوم ژوند دي دا غیر احسانات هغه تکلیفونه هغه محبت هغه خدمت یادای چې چالي کړي هیڅ قسم خدمت دا غسوک نوم نالی په عرض عام نه پیژني لوی سره وي لوی لوی مالدار وي هر بلا وي څوک ډیر لوی عالم وي خو خدمت نه کړي خدای شته که څوک پیژني ادا موږ ولیدل په دې لګو مو ځک خوش وي او کوم خلکو چې د دین خدمت کړي وي خلک یادای که شاده دنیا خدمت کړي وي مې یادای ښا خدمت یې وکړل کنه هغه احسانات خدا غ نه پټي دا الله نه پټي او بل پاتې کېدو ولا څوک نشته ده انك ميت وانهم ميتون تم تن کې او دیم تن کې دي دا خدای الله اټل فیصله ده اټل قانون دی اوس وګوره دلته کې ښا وما انت عليهم بوکیل نه پدې باندې مسلط ذمہوار دلیل توحید پینزم دلیل توحید ورته بیانې د انسان په بدن کې د انسان په ذات کې دلیل توحید ورته بیانې وګوره انسانه ته خپل ځان ته وګوره دل خپل ځان ته وګوره نو انسان ته تا خپل ځان یاد الله يتوفى الانفس الله تعالی وفات کوي نفسنا الله وفات کوي نفسنا حين موت یا په وخت مرګ دې کې چې وخت راشي نه وفات کی دا وفات کی والتي ويتوفى التي او وفات کی التي اغ نفسنا لم تمت غ نمړيږي فی منامها په خوب کې وفات کړي په خوب کې وفات کړي ښا لم تمت نو مرګ دو قسمه ده یو مرګ کبرا ده یو مرګ صغرا ده مرګ کبرا مرګ ده مرګ صغرا دا خوب ده ستا په بدن کې الله دلیل توحید یو دلیل قیامت دوا دلیل ګرځول دی زما ستا په بدن کې هر رد اوس ته ورته سوچ کې او کافر ورته سوچ نه کې مونږه پینځه شپږ غنټې مخکې مړو او دو مړو کړه څوک په دې نه پوهیدل چې چرته يم جوړ يم نا جوړ يم خیم که بد يم کلی کې يم که بل ځای يم په دې نه پوهیدل بیا یې پاسول ژوند په کې راوځ هغه مرګ دای ژوند نو دا ستا په دې بدن کې 24 غنټې کې هم دنیا را دي هم اخرت را دي او عاقل ته فائدہ واخلي او قمقل توای دوا درې سو کیږي هغه وی خدای خبر دی قمقل سره دی هغه پس پويږي او چې خيار سره وي مسلمان وي هغه وی بالکل ما الله مړی د شپې او د ورځې می ژوند نه کوي نو زما په دې بدن کې د دنیا او د آخرت دواړو نقشه را لکنه دا ژوند زما د دنیا او دا مرګ زما د دنیا او دا ژوند زما د آخرت دا دواړه ستا په بدن کې راغلل خو ته ځان نه پیژنې څه سوچ نه کې فاده نه او نجدین دواړه لارې مې درته وخولې دا مې درته وخولې وګوره الله يتوفى الانفس الله تعالی وفات کوي نفسنا قبض کوي نفسنا نو انفس نفس ته وي طالبانو خود نفس اطلاع روحنا ارواح او نفس ورته وي په ابطال د تصرف د په کلیه چې مړی کینو بس تصرف ختم شو ول الله يتوفى الانفس والله فات کی نفس حين موتها په وخت مرګ دی کی وفات کی په مرګ کبرا سره لم يمت لم تمت في بموت الكبرى نو هغه وفات کوي فی منامها په خوب کې هغه باندې خوب راولي نو هغه هغه کې وفات کی هغه کې وفات کی فیمسک التی ایثار کی هغه نفس کی ایثار کی هغه فیمسک ایثار کی التی هغه نفس قدوا علی الموت چې فیصله شوی د پاغه باندې د مرګ به موت الکبرى په مرګ د کبرا سره بعض خلک تاسو ویني وي خوب کې پاتې شو خوب کې ود پاتې شوی دي خلک کنه هغه سره لټي او بودی دې ودشه په مرګ کبرا سره لا راپلا هر شپه هر ورځ په ما او تا باندې دغه حال تیری ذکر رسول پاک وی چې ودکیږي ځان سره دا کلمې وایي دا ټول ځکه پته نه لګي چې پاتې ک نه پاتې د پاسې دوی د پته نه لګي نو ځان سره کلمې قران اشهادو دا ټول ځان سره وایا من کان اخر کلامی لا اله الا الله دخل الجنه په غفلت کې په فضلو کې ود کېدل ډېر غلط دغه انسان پته نه لګي خوب کې پاتې شي نو چې خوب کې پاتې شي بیا به څه کې فیمسک اللتی الله یتوفى الانفس والله وفات کی نفسنا روح نخین موتیا په وخت د مرګ دی کې په وخت د مرګ کې په مرګ په موت کبرا سره ويتو والتي ويتوفى التي او فات کی التي اغا رالیږي هغه صغرا هغه راځي د بدن ته الى اجل مسمى دا غنیټي معلومه پوری هغه ما نیټي معلومه پوری ان فی ذلک پته در پدې کې لا آیات دلائل لقوم يتفکرون د پاره دا قوم چې فکر لري فکر کوي فایاتونو کې فکر کوي دا هر انسان له دا فکر پکار دی چې وګوره زه خو ار رد مړیږم سار پاسم د غره د قیامت د کړه د شپې ودشم دا برزخ به دنیا له لړم ختم شو او چې سار پاسم دا قیامت انسان باندې په دې 24 غنټه کې دنیا مرادي او قیامت مرادي دنیا یې صدا دا وی خدا او مرګ خوب دی او پاسې دلته اخرت دی چې پاسې په بل ورځ کې اخرت دی کنه نو زما په بدن کې ستا په بدن کې د کافر د مسلمان د ټولو په بدن کې الله یو نظام یې خره کله چې د انسان مسلمان عقل دې ته شو نو دې به ذکر عبادت د الله هغه بکی او مرګ به داسې یاد وي مرګ به داسې یاد وي ابو بکر ته وای مرګ داسې لګ شراک نعلن ا پیزوان د پړې دا سي نږدې دی انسان ته د عمل یعنی انسان سره دی پړې انسان سره یې کنه او پیزوان ته برته لې دا مرګ داتې قریب دی انسان یې کړې دی انسان یې کړې دی ورته وینې شپه دا او دشا رضا ګرځا راځي به چکر لګو د شپې به خوب کو نه دا خو نظام د قیامت دی دا خو نظام د آخرت دی دا خو تا ته نظام د دنیا خي دا اوس حال دا د دنیا نظام دی چې کله ودشي دا نظام د برزخ دی برزخ دی کله چې پاتې نظام د اخرت دی د قشان مرز د قیامت شي من بعثنا هذا من مرقدنا چا پاسو لمونږ ځای د خوب نه وای وکنه نو خودو کنه پاتې ده پرو تیر شوی دی من بعثنا من مرقدنا هذا چا پاسو لمونږ ځای د خوب نه نو الله وی و انسانا ستا په بدن کې تشپک فوټه بدن دی دی په دې بدن کې اوم دنیا پرته ده اوم په کې نظام د برزخ پروت دی اوم په کې نظام د آخرت پروت دی دا نظام په کې الله تعالی یې خیر ګورستا په دې بدن کې او نظام یې خیر طالبانو هغه ته وګوري هغه ته سوي هغه نظام ته وګوري چې د شپې راتل لا قرب قیامت دی ان زلزله الساعه شيء قريب شيء زلزله د قیامت شي قریب دی مطلب دا د اخیره زمانہ ده وخت را روان دی اسوب کې باغونو کې ګرځي سوق کې بهترین خلکو سره مرګري شي سوق کې ناکار خلک زغلي د چانه تختی چا سره دی تا دی هغه عالم برزخ دی ستا به حالوی په عالم برزخ کې په مزو کې به عالم برزخ کې په بد حال باندې ومه کافران په بد حال دي مؤمنان په حال باندې نو الله وی انسان ته دین سبق واخلہ دا ابطال د تصرف په خواص ظاهری او سره یا دې ته وګوره دا داخلي په اسناد خوب کې یو په وخت مرګ کې یا نه داخلي تصرف ختم شو یو مرګ کبرا دی یو مرګ صغرا دی زما په بدن کې مرګ کبرا غي چې مرشم په مرګ لوی سره مرګ صغرا سره چې زو د شم د رضی یاد شپې دا مرګ صغرا ده الله واستا په بدن کې ما دو قسمه هغه مرګ مقرر کړی دی وګوره کبرا او صغرا هغه کې ستا تصرف ختم شي او چې ژوندې دي کوم پادې سوم نو تصرف شروع کی نو دقه شان په قیامت کې فاتی او بیا به یاد ته چیغي وای دی یری نه مې من بعثنا من مرقدنا هذا چا پاسو لمون د زائد خواب نه ای خوب د زائد رالیږي ويرسل الاخرى رالیږي هغه بل الى اجل مسمى دا غلیټي معلومه پوری راوی دیږي لس کاله شل کاله دیر کاله په رسل ان فی ذلک لآیات په دې سره په دې کې لآیات نشانه ده دلایل دي د قیامت تبعث د اخرت د دنیا لقوم يتفکرون هغه قوم له چې غي فکر کوي فکر جزو کوي ښا فبهذه الفوائد فدي فوائد باندې د هدايت تحصل لصاحبها حاصل بشي صاحب دلتا لوی مقام خو کتا فکر وکړو انسان مسلمان فکر کوي او کافر فکر نه کوي خان دې صرف یو فکر کوي د دنیا صرف یو دنیا دا او دا د نظام د دنیا د لاغې لپاره فکر کوي تفسیری کبیر وی تعلق د بدن تعلق د بدن د روح سره درې قسمه ده درې قسمه تعلق دی یو تعلق په دې وخت کې دی دا تعلق کلی دی دی وخت کې روح او بدن دواړه کتاب ته ګورو قران ته ګورو یو بل ته ګورو دا تعلق کلی دی دا کلی تعلق دی د روح د بدن سره د دې روح تعلق نصف د نصف نصف پس کې ده په خوب کې خوب کې نیم تعلقي روح دو قسمه ده یو روحي تمیز ده یو روحي حیات ده حدودنا روح تمویل اوذي روح د تمیز نشي کوله روح تمیز ته نوذي روح حیات پکې فاخلي روح حیات پکې نو په خوب کې نیم تعلق دی د روح د بدن سره تعلق کلی انقطاعي چې کل قطع شي دینا دا په وخت د مرګ کې په مرګ کې تعلق کلی انقطاعي دی ښا په تعلق ختم شو روح لړ په برا اجسم لړ قبر ته تعلق ختم شو اوس دې په عذاب څنګه پويږي چې توای تعلق ختم شو نو دې په عذاب څنګه پويږي په خوشاله لا مؤمن څنګه پويږي نو علما وایي دا تعلقي يوزع قسم من الحياه دغه یو قسم حیات خي چې تعلق دا غسري دا یو تعلق دی د عذاب د راحت لکه نور سم اسمان کې دی او موږ ته دلته ګرمي څنګه راکې یو ګنټه چې ورته کې بیا سالي دقه شان دی په دې قبر کې هغه تعلق دا روح سره او مثال نور ده ستوري دي دا ستوري سو کروڑا کلونه رستو لري دي سو کروڑا کال چې مزل کې نور ته ونه رسي لیکن دلته مونږ ته وګوره ورشه بلې علاقې ته وګوره هغه سوځي نو دارنګ دې د چې اهل سنت والجماعت وای چې نه عذاب القبر حق عذاب د قبر حق دی په دی وجہ د دې یو تعلق دی یو شعاع ده دا یو شعاع لکه د نور دا شعاګان راځي کنه ها نغه شیشه قبلې نغه شیشه والی نغه ته بيزي جوړه کی دا شعاع د نور نه بيزي جوړي نو دق شان د دې روغ یو شعاع ده اگر اوی بدن سره نو دا بدن پاغي باندې پويږي دا بدن پای پويږي ما ته یو سره راغی وی جدي نور ته شیشه کی خدل خیر دې ګنا نشته هو ما ساده دا داو کنه ډیر ساده ګان خلک کوم شته دي مې دا خسړې دي مې دا نور خو ستاده فائدې ده پر الله وای ما پیدا کړې فائدې ته نه واخله فائدې ته نه واخله ته ته نشي شي ورته کې دا فائدې ته والو په پیراو باته فائدې ته نه واخله کنه دا خو ستاده فائدې لپاره میوي د لپخی فصل د لپخی ستا بدن ته د ګرمۍ ضرورت دی د ګرمۍ نه بدن کې ني دومره فاسد مواد به په بدن کې جمع شي چې سرمن به خراب شي هغه در نه وباسي هغه در نه وباسي دا خو ستاده فائدې لپاره راګرځول نه مې بالکل جایز ده او په ځمکه نه فائدہ غسل فائدہ جایز دي کنه جایز دي کنه بیا خو ځمکه شلوب نه نو یې ذکرم نه بده ته تکلیفي ساده خلکومي دا فائدې ستاده پاره وګوره خدا آیات او په دې کې فکر ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون تعلق کلی انقطاعی تعلق نسبی تعلق کلی دا اوس حالت کې کلی تعلق دی کو د شی نسبی تعلق شو او چې نسبی تعلق چې مر شي کلی انقطاعی تعلق شو اوس عذاب د قبر او راحت د قبر هغه په سمالومه هغه د د د دې روح او د دې جسم د روح شعاع راضي په جسم غرديږي هر ځای کې کې دا جسم هر ځای کې کې په غر کې په سم کې په دریاب کې کې په اور کې د شعاع غرديږي ته خپل شعاع راکاږي رسول پاک له هغه بیبي صاحب هغه يهودانو له خیراتي څه شي ورک ته کجوري مجوري هغه يهودانو ورته وي تعالی خدای د عذاب د قبر نه وساتي بیبي صاحب اړیا نشو چې اندوان او توتان او تو ګور چې ته اندوان چې ته توتان هغه ته ډیر تعجب کار شو دا خو یو دونه خدا وا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حضرت دقه شرط ته یو دونه دوا رسول پاک ورته وی بالکل عذاب القبر حق او تورات کې مو انجیل کې هم ده قران کې هم ده عذاب د قبر حق دی بیا بی بی صاحب وای رسول پاک همیشه با ځان سره داوی اللهم اعوذ بك من عذاب القبر او کافر د پاره ډیر بد حال احادیث کوم راغلی د کافر په باب کې نوغه چې واوري شکر دې الله ایمان را کړل خوشاله بشي دا دلیل ستاد انسان په دې ذات کې ته وګوره انسان فکر وکړه ته خدا ته ګرځي لکه شتر بیمار فکر نه کې ار وخت تعلق د الله سره تا تا هر آن کې په قدم کې خودو کې تعلق الله سره ساته چې دې خپل طاقت الله ورکی دی چتای دا خپل طاقت الله ورکی چې دا کیږي دا چتای دا کیږي دا تعلق زما په بدن کې دا الله طاقت چولې ته بذات حضور کې چې ته حضور کې دنیا بدیم خیه لقومیت فکرم دغه دغه دا فکر دا غره جمعه تعالی راوستي قران تعالی راوستي دین د الله درک دین درتا خستک قران تعالی کې نو لې بس دقه تفکر وکا نو بیا وای کیف اشکر لك ان شکری لك نعمت منك علی لا حول ولا قوه الا شکایت طالبان مخ کې دی دا دلائل توحید انسان په بدن کې ګوري تظن بانك جرم صغير وفيك انت وايا عالم اكبر ته دا ګمان کې دی وړکوټه سړی تا کې خو د زمکه د اسمان نقشه ده سړیا خو ته ځان نه پیژنې مصیبت دا ده ته ځان نه پیژنې کې انسان ځان او پیژنده من عرف نفسه فقد عرف ربه زه به رب سره تعلقي په دا نور دي دونه بکټ شي شکایت ام اتخذو من دون الله ان دې دی ما سوا الله تعالی نه شفعاء خدایان شفارسیان نور خدایان قل ورته وایا او لو کانو اگر کوي دا خدایان د لا یملکون شیئا مالکان نیوی دی یو شی د اختیار دغه اختیار نه نه تصرفي نه اختیاري ولا يعقلون شيئا ان پويږي په یو شی باندې نه پويږي په یو شی نه اختیار نه یو شی نو بیا یې سره دي چې دا غي اختیار نشته دی تا د مرګ نه نشي بدلو بچ کوله تا له ژوند نشي در کوله تا له قبر کې اخرت کې دنیا کې فائدہ نشي در کوله نو نسی سلا قل ورتوا لله الشفاعت الله تعالی د پر الاذن الشفاعت اذن اذن په شفاعت باندې الله لره جميعا بتمامي لا يملكها بل سوق ندي مالک تاریخا نو هغه حدیث د شفاعت تاسو ویل لري امام بخاری چې راغته رحمت الله علیه او نور تفاتیر راغته دي حدیث د شفاعت حساب کتاب دې شروع شي ذکر دې میزان ته حساب کتاب شروع کی شفاعت کبرا د رسول پاک ته بیا دویم نمبر شفاعت د علماو دی دریم نمبر شفاعت د شهیدانو دی یو شهید په شفاعت او یا تن الله د جهنم نه رها کوي شهید دومره لوی مقام دی ښا دا د خدای نه لاره کې چې شهیدان شي کنه تخیراتی نه دي د دې په شا شفارت شفاعت او یا تن حدیث کې راضی الله رها کوي حافظ د قران لستنا رها کوي بیا به ماشومانو ماشومان نابالغه د دې شفاعت شروع شي بیا به ما غینه پس عام مسلمانانو شفاعت په شروع شي الله تبارک سوال کوي زما یو دوست دی ا دوزخ کې الله ورته وی ذا ورشراوی باسا ورشراوی باسا رسول پاک امت لا وای ما پرې خو دې ولا هر پیغمبر دعا کړی دا هر پیغمبر دعا کړی د خپل امت لپاره په دنیا کې او ما خپل دعا خپل امت لپاره خو دې دا په آخرت کې هغه دعا د صدا د شفاعت کبرا بیا به الله ورته وې زه دومره کروڑ راو باته بیا به ورته وې دومره کروڑ راو باته بیا ورته حد خي حد نو حد معنا دا د کروڑونه دی وي نمره حد راو باتا دا رسول پاک درې دله خو امام بخاری دا حدیث راوړل ښه نو دیش دا شفاعت د رسول پاک شفاعت د شهداو د علماو د شهداو د ماشومانو دا د امت لپاره لویه د نجات ذریعہ ده خدای دې مونږه تعالی د ټول شفاعت نصیب کړي دا شفاعت دمر له بیت لرسي پرونو دا الله تعالی دې رحم ته چې درته بیان کوم بیا و هر یان شي یو بزرګو نو الله ورته ستا حال دی خلق ته وام چې په ګټو دی ولي ستا حال دی خلق ته وام چې په ګټو باندې دی ولي هغه ورته وی یا الله زستا حال وام دی خلق ته د رحم د رحم حال دی وام چې ډو سجده درته څوکونه لګي الله ورته وی تعال مو آیا زستانو عام ته زمام وایا وای شي بس پرې چې کار کوي نو خلق د رحم د الله بیان کوي دومره خلق د الله نه مو لری کوي د رحم بیان کوي چې رانږدې شي توبه تایب شي اعمال تر نږدې شي دا بعض خلک تش عذابونه بیانوي او تش مالان او لړمانان بیانوي ماران لړمانان شته په ځای خای کنه چا د پاره کافر د پاره دي مسلمان چې دا کې دته اډو کې دي تش سړي په کې ته باندې مار پکې لړم پکې سکي هغه کافر د پاره دي نو تا په مسلمان چسبان کې نو مسلمان الله به جنت کې مؤمنانو ته سلام کوي دا ټول په عبادتو کې راځي یو نیک مجلس تروانه پار قدم باندې تعالی الله اجر نیک اراده دی او الله اجر دی الله ویل قوم يتفکرون هم اتخذوا شکایت من دون الله شفاء قل ورتوا ولو كانوا اگر کې ویلا خدایان مالکان نه دي شي ان یو شي لغنتا ولا يعقلون شيئا ان پويږي په یو شي باندې قل وقوا لله شفاعت الله تعالی د پاره اذن اذن بوای اذن په شفاعت ته جميعا ټول اذن با الله کوي بيد اذن لا يشفعون بشيء من الا باذنه مگر په اذن د الله تعالی له دې الله تعالی د پاره با شي د اسمانونو او الارض او د زمکو دا ثم الیه ترجعون بیا ودی الله تعالی ته تاسو راځي شي شکایت پیدا وکړ الله پاو چې ذکر کړی شي الله تعالی وحده او وحده همیشه منسوب بنا بر حالیت وحده په حال کون د الله کې چې لا شریک لا شریک دی هغه ذات ذکر شي الله ذکر شي اسم عزت نو نفرت کی اسم عزت نفرتو کی نفرت نفرت معنی زکه کوم چې تاسو به پوه شئ قلوب الذين لا يؤمنون زړه دا کسانو چې ایمان نه راړي بالآخرت فاخرت باندې دا غي زړه نفرتو کی لری کتړیا په مسلو دی رشین کار وخت جنت دی دوزخ نفرتو کی دی وکړ دی منکر شي وتریږي وتختی نفرتو کی زړونه دی او تختی دا غذای نه راځه سړی کو ټول رز مسلې دي نو ټول رز قران دی بل کار نشته دی دا اوسګار دی دا اوسګار دی نو نفرتو کی بدو غاڼي نفرتو کی بدو غاڼي ها کسان اذا ذکر الله وحده اشمئزت بدو غني نفرت کی زړونو دا کسانو لا یؤمنون چې ایمان راړي بل اخرت فاخرت باندې واذا ذکر الله واذا ذکر الذين من دوني فاوج ذکر کړي شا کسان من دوني ما سوا الله تعالی اذا هم يستبشرون دې خدایان ذکر شي نظام یستبشرون ناګاغي خوشحالي کوونکی خوشحالي کوونکی وای زمون خدایان او دغه صاحبان دا صاحبان وبدا صاحبان صاحبان کې دا صاحب ته صاحب ولي وای هغه الله تعالی سره تعلق دی تو الله سره تعلق پیدا کا سمره د ما قبل خلاصه د ما قبل ثمره د ما قبل اوس پیدا کون کې ختمون کې الله دې فیصله به الله کوي هر څه چې کوی کوي ځنې پرانسته د حافظ ارثو خپل اختیار تا سبب سات آزادوی په بند مچور پات شي قل ورته وایا قل الله قل ورته اللهم یا الله ذات الله فاطر السماوات پیدا کون کې د اسمانونو دی ول ارض ته عالم الغیب عالم د پټو باندې والشهادت فحاضر پټ کارا الله ته معلوم دی انت تحکم تبع فیصلو کې بین عبادک پما بین د بندگانو کې فيما كانوا فيه يختلفون فاكي شو دي اختلاف كون كي مؤمنان سر اختلاف كون ورځ د قیامت دی بدل نو څه جزا ورکي ماتو د لو جزا براو باسي ماتو قبل منهم قبول بنشي د دینه دا د لو جزا ده ما تقبل منهم قبول بنشي د دینه وبدالهم ظاهر بشي دیتا وبدا لو خکاره بشي دیتا خکاره بشي دیتا من الله د جانب د الله تعالی نه مالم ما لم يكونوا اغشنو دي يحتسبون ګمان کو دی ګمان نکو دی خو ګمان نکو کنه چې جنت دی میزان دی پولیس صراط دی ډیر خلک نه مني نو کوشي سر سید احمد خان د اسکول په دې کتابونو کې تاسو وګورئ د ملایکی نه مني د ملایکی نه مني هغه زمونږ د سکول یو لوی سړی دی کراکولې پر یو ګوانی خې او څومره ګیره پر خو دی نو هغه ملایکی څوک میزان نه مني ځکه معتزله میزان نه مني دا ده سوق یو شی نه مني سوق بل شی نه مني د دین کل حزب بما بكل حزب بما لديهم فرحوا هر ډله هغه چې دې ته غلي خوشاله وي دا نه هر څه خو خلک ورسوک جماعتونه جوړي نو سوک رواني نو سوک مدرسې کولاوي نو څوک لګیای غي بندي نو څوک به دین کار کوي څوک به بی دینای کوي څوک به اسلام کوي څوک به کفر کوي ته به دین کار کوي بل به کفر کار کوي ته الله دین له منتخب کړي او غي حق ارامي توب له منتخب کړي شکر وباسه په ځان باندې وبدالهم ظاهر بشریت من الله هغه چې ودی بي هغه سره یستاذون ټوکی کولی لا جنت ولا نار ولا قیامت ولا میزان ولا ملائکه دا ټول ټوکی کولی شکایت اذا مس الانسان پاو چې متکی انسان کافر لره درون ضرر دعانا بلی ما ثم پس داینه اذا حولنا چې ورکم دا غته نعمت نعمت راحت صحت دولت من نا د خپل ظالمنا قال وای دې انما اوتیته را کړی شوی د ماته دا نعمت دا دولت اوتیته را کړی شوی ماته لاني على علم لدی وجنه چې د په لاني على علم زب علم باندې دا ما کمال له دا ما لکه قارون وي اوتیته على علم ما ترا کړی وای علم کیمیا زمانہ نو دا سر کو دې مو اعلان د قارون د تر دی دی لان انما اوتیته على علم دا را کړی شوی ما ته دی وجنا على علم د په علم کیمیا باندې یا دا ما دا کړول دې غټلې می دي دا خو ما تکلیف کړی دی الله وای دغه خبره ساده غلطه وکړه دا توفیق چا در کړو دا صحت چا در کړو دې ځای ته چا راوستي وي دا عوده چا در کړی و الله وای ما در کړی و خو تړون دې تړون څه نه ویني ښا ځان ته نسبت نکو وای الله را کړی دی ښا بل هي فتنه بلکې دا دا کلمه اوتیتو علی علم دا هبه ور کول دی لا بل هي فتنه دا فتنه شي فتنه شي دی لرخه هبه النعمت دا ورکول د نعمت دی لره فتنه شي هغه فتنه شي کله کله نو ولكن اکثرهم لا يعلمون اکثر دین نه پويږي اکثر دین لا يعلمون نه پويږي په دې خبره لان اوتیت على علم دا ځان ته نسبت باندې الله ډېر غوسه کیږي ښا اذا ما وکړو دا ما دا کار وکړ دا ما دا فکر وکړ تاسو یې ستا فکر وسی الله سره تعلق ساته قد قالها فتيتر ویل ودي کلمې لر الذين كثانوا من قبلكم چې په خاصان قارون اذا غمر ګرو فما اغنا عنهم لر نکدینا ما هاغه مال دا اوس ورته شپږم دلیل وي په توحید ښا الله ذات ذات ته چې تلې نشي او دا غلطه خبره مکوا اوتیته علی علم دا ځان ته نسبت مکوا دې نسبت باندې الله ښا افقي فضل الله مشیت ته دا الله خو الله توفیق راک الله را لدا کار برابر کو ځان مې یادو ښا زکه ته څه شي زه څه شي موږ تا خو هیڅ کې نه یو الله ته نسبت کو الله تعالی دا هر څه انسان راولي کې نه طاقت توفیق ور کوي وای د هغه چې بخ بیدار وي غم نه وي که هیڅ کله بیداری او شبګیر نکا د هغو چې بخ بیدار وی غم نه وی که هیڅ کله بیداری او شبګیر نکا دا د خپل نه پوهه هڅه مګوایو دا د خپل نه پوهه هڅه مګوایو چې فلانه سړی تلاش او تدبیر نکا دا خو نه پوهه خبره ده چې فلانه تلاش او تدبیر نکا اوچ ډوړای درکې پاغي شکر واسه الله په رضا کیږي ښا چې دې زما په کړو خوشاله دي دې زما په تقدیر باندې خوشاله دي دې نو الله به انعام سی واکي قل ورته وایا یا عبادی اے بندگانو زما کسانو اسرفو چې زیاتې کړې علی انفسهم پزانو خپل باندې هر چا پزان زیاتې کړې زه ته بل بل تمام په ځان زیاتې کړل ګنا بد قتل بد اوریدل بد عمل انسان نکی کنا بد وینا کیږي د انسان نه کنا په دې خپل باندې تمام رد بد وو کنا دا بد عمل لخوا على ان لا تقنطوا من رحمت الله من امید کیږي د رحمت الله تعالی نه ان الله يغفر الذنوب جميعا الله تعالی بخنه کوي د ګناونو ټولو انه هو الغفور الرحیم دا الله تعالی بخون کې دی رحیم دی رسول پاک نجاشی ته څوکلېګو ورته وی ایمان را خاطی ورته ولېګو نجاشی ته وشي اسلم تسلم اسلام را سالم په پاتې شي کې اسلام رانه فإن دای ولا وړو وی دا وګوره الله بخنه کوي نو هغه وی نه دا بالکل ټیک ده په دې کې خو ویلې دي مادون لمن یشا ما سیوا دې نه چې زما رضا وشي نو خو چې الله رضا کی کنه نشي ما ته وای چې بخنه به تا کړی دا چې ما ته وای چې او بخنه به تا کړ ته توبه واسه زو باسه دیر سلوی قال بل کفر شرک کړي هرته خور راغی هرته وړل ان هو الغفور الرحیم استغفار دی روایي زود شو در باب استغفار کن گریه های هم جو ابروز ابروزار کن دا سی جاړه لکه وریځ چې جاړي او الله استغفار وایا وانیبو الی ربکم راجی شیطان تر خپل تبتوبته مخکی راتل کوي توبه وباسي دا ولي توبه وباسي ان تقولو کې لا تقولو اسانه هوایا کنه ان تقولو ان په معنا د لا تکا لا تقولو چې ونه وای نفس په قیامت کې یا حسرت ای افسوس علی ما فرطت هغه چې موږ فرطت قصور کړل کمې کړل نقصان په دین سره په دنیا کې دین سره موږ ټوګي کولې اوس خلک دین سره ټوګي کوي کنه بیګا مرګي مراغله هغه وی چې موږ یو ځای غسته ویلته سرنجام خان دی مردان یو خان دی هغه هم ځای غسته دی موږ مرګو ته یلا دي کې موږ لس مرګي جمعات لپاره دی موږ یې جمعات لا بګی ځای پرې خو خان چراغ خان انجام خان د مردان ان یو تاسو جمعه د موږ جمعه بانګونو نه الته تنگ شي مردان کې نه تاسو دلته په کې بانګله ځای پرې خو ما وارو کلرګي بدر کې عمر دی خو چې تلل شي بانګ باندې بخلاتېږي که بانګ باندې ته تنګي هغه مسلمان دی هیڅ نشته باندې او زناور دی یو زناور دی اني مردان دی پوښي لوی زناور دی اني مردان دی نو یې دی کنه قارون نه حکم دی کنه قارون ډیر مالو کې د بډيري د بانک پته ورته ولګي چې خلاصې په بانک دی او کې په دولت باندې دی یو دوی پوډری مړ کو بل په امریکا او د امریکای زوی بشي ا دې ګرځي ټوله لکه خرب دا ته خلکو مشته دا دا اني كنت من الساخرين دا دا مې ته مثال وي امام ګورو لمن مردان کې تنګ شي تا دلته جمعات لدا پرې دا ته خلکو مشته ده اذان ته وي مسلمان بیا موږ ته وي جنازه په وکي کزه په لږ جنازه وکم هغه الله غ جهنم ته بوزي اب بانګ سره ټوګي کولې جنازه منازه نشته پیګا او تقولو کلا تقولو موحدیننا بلا او قد جات کر اغلی تا آیات آیاتنا زما فکذبت بیا تا تکذیب کړو په آیاتونو واستكبرت اتا تکبر کړو وکنت من الکافرین اوی ته د کافرانو نه ته کافر وکنا تا خو به ټوکی کولې دین سره و یوم القیامت پر ورځ قیامت تر الذین ویني بتا کتار له چې دروغ به وي علی الله په الله باندې تکذیب به کوي دروغ به وي په الله باندې وجوه مخونه دې مسودن تتور داسې تور وي چې داسې تور تاسو نه لیدل الیس فی جهنم ان دې په جهنم کې زائد پار المتکبرانو دې استفهام تقریر دې دق سر کړي و جهنم تبودی کا دا په بانګ چې تنګيږي وينجي الله الذين اتقوا نجات ورکي الله کسان چې تقوا کوي د شرک نه مفاظتهم په مکان د فوز دې سره لا يمسهم السوء نو مزګي دي لر عذاب ولا هم يحزنون ان بي دي غمجن از غم بمني بل دليل وم شبغم وم دليل التوحيد الله تعالى وي اوغوري وي انسان الله خالق كل شيء الله خالق دار شي دي الله خالق دار شي دي خوارج معتزله باندې رد دخه الله خالق كل شيء الله خالق دار شي دي وهو على كل شيء قدير دا وکیل دا الله تعالی پر شبانی وکیل حافظ دی نگهبان دی نو خالق دار سید الله دی مکه اسمان انسان نه انسان ته خپل خالق او پیژنه کړ تخبل خالق رازق نه پیژنه او پیژنه له دی الله تعالی د پاره مقالید السماوات والارض مقالید بنا مفاتيح کنجانه نو شرک نه دی الله انسان بچ کی بل الله بلکې الله تعالی لرفع عبد توحید قبول کی عبادت کوي وکم من الشاکرین او شد شاکرانونا شد شاکرانونا او شکایت کوي د دینه ما وما قدر الله قدردانی نکړه مخلوقات د الله تعالی حق قدری په حق د قدردانه سره ران غختی وی را جو کری وی په یمینی په یمین قدرت سره په یمین سره متشابهات و نذقا سبحانه پاکی د الله تعالی لرا وتعالى عما يشركون علی دی الله تعالی دغن چې شریک جوړي الله تعالی سره الله علی دی یوم نفس السماء کتوی سجل الكتب او دا ده ها ولي التا آیات سره برابر ويبقى وجه ربك ذل جلال اله بټکی ښا پوه شوی په مطلب سو ونفق فی اخرى بیا به فوق والی دی بشپېلې دوی مکه پیدا او قیام وینظر نا قیام بی جمع تکثیر د قاولار بی ينظر نظر بکئی نظر بکئی نو نور بنی سپو مای بنی تک تورت عربی نو اشرقت الارض روحانه کی با زمکه به نور رب بیا په نور درب سره په عدل درب په نور درب سره په عدل درب او به نور رب بیا کوای په نور درب سره با عدل درب ایت عدل درب اخلي نور درب یو بل عرش دور رڼا وي عرش بنیولې فوقهم یومئذ ثمانیه په دا ورځ کې اتو دا برازي رستوخه نیولې به دا عرش فوتو پورته دین ثمانیه اتو ورش عرش نیولې سلورو مبهم دی ګوره سلور مبهم دي طالبان بیا به مبهمي چې اتو نیولې بیا مبهم دي اته سدي کروڑ دي ارب دي لاک دي صف دي سدي دا ونفق في اخرى فاذا قيام واشرقت الارض بنور ربها وجع الكتاب كيف خدش عمل نامي فلا سنو کې د مؤمن خلاص کې د کافر په غسلات کې وجي ابي النبي راتبو کړی په نبيانو سره وشو دا او په شاهدانو سره فقضی بینهم فیصله بوشي په ما بین دې کې بالحق په عدل سره هم لا یظلمون دی باندې بظلم نشي کوله فوفیت پورا بکلی شي کل نفس هر یو نفس ته جزاء ما عملت جزاء دا چې عمل کړي بایدا دې عمل له دای جزاء دای ثواب دې سزا ده هو عالم د الله عالم دې بما يفعلون فاش دې کوي په دنیا کې الله عالم دې الله تعالی سي عادي الله اوفیا آیو وسیق الذین واستخفیف ورکی روان بکلی شي هغه کسان چې کافران دي الی جهنم جهنم ته زمرا ټولګي ټولګي ډلې ډلې زیبا زیبا زیبا حدیث کې را دي دی ودریږي ستوي شنو ملک په ودریږي ښا دی ودریږي نه وي ودریږي دا د سو سو کالو مذله بکولا شي ورته دروازې جان نو تاسو د خدای پاک دی بټو کې دا ماشین کوي کنه هغه ور چې لري کا تړي راته وته وي دا سي ګرمي پکې نو د جهنم فلال خو دا ور ورته لګي دی به سي پرستو لړکی دا ګرمي بدا دي کنه توبه الله دې مسلمان بچو ساتي او ته فی تعقیب ما فلال ورته کولا شي دروازې فقال لهم خزنته ابو اليت افسران د جهنم دربانچانی افسران د جهنم مالک د افسر د جهنم دی یا مالک لا يقضي علينا ربك فیصله دیو کې په موږ باندې رب په مرګ ترا ما هغه افسران د جهنم ورته وي الم یاتکم رسولن انور اغلی تاسو رسولان منکم د تاسو نه ولكن حقت كلمه العذاب ثابت شوی د کلمه د عذاب علی الكافرین فکافران باندې لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين موږ دې بدبخت یو موږ ډیر بدبخت یو موږ دې کراغلی په خپل او په بدبختۍ باندې اقرار کوي فقيل ابو ابو ابو لشي ورته ادخلوا ابواب جهنم زي دروازه د جهنم ته خپل خپل بارکونو ته ځي دا خو یو دروازه وا خپل خپل بارکونو ته ځي خالدین فی همیشه وی پای کې فبی سمس والمتکبرین بدای د پاره د متکبرانو دی هغه دروازه یو ده هغه ورته دلته لدوا ده حطمه ده سعیر ده سقر ده اویه ده دا ټول بارکونه دي خپل خپل خا هغه ته ځي دا به کافر ته وي وسیق الذين روان بشي سوارو وسیق هغه پیاده روانو ادا په سوره مریم کې راغلي دي ښا سوره مریم کې بیا راځي سواره بدی وسیق الذين روان بشي سواره مخ کې ورته کلاو شوی دروازې د جنت د سلويختو کالو په مزل حدیث شریف کې راځي دې ته بسلويخ کال مزل پاتې دې ته به خوشبوئی راشي خوشبوئی د جنت پر راشي او هو هو هو دې دې بدن کې به خوشحالي راشي خوشبوئی رااله یو قسم خوشبوئی به دا خوشبوئی چانه دې لیدلې نو سلويختو کالو په مزل مخ کې دې جنتیانو ته خوشبوئی راځي ښا په فتحات ځکه مخکې ورته کولاو شوی ابواب ها دروازې د جنت وقال لهم ابو دې ته چلار شي خذتها افسران د جنت افسران د جنت سلام علیکم سلامت یاد پتا زبانه تبتم خوشاله فدخلوا خوشالي د تاسو لرا فدخلوا داخل شي دی جنت ته خالدین همیشه بیا وتل نشته نه جوړ کېدل تکلیف نشته دی داخل هو وای دا جنتیان وقالوا وای دا جنتیان الحمدلله صفت کامله خاص تفارد الله تعالی الذي اغذات صدقنا وعده جريشين كمن سر وعده خپل وورثنا الارض فميراث راكز مکه تمام مخلوق الله پالي دی بلا وای سورته زمر طالبانو مکی سورته وای شوې سورته زرم مکی سورته ده تنزيل الكتاب نشورو شو پدې کې عقا اول فعبد الله مخلصين له الدين الا لله الدين الخالص دين خالص توحيد خالص دا الله به قبلوي دا به الله توحید رسالت د پیغمبر قران قیامت توحید رسالت تخفیف بشارت څلور وړ مسلې ذکر شي حاصل د سورۃ سره وته اله الا الله محمد رسول الله فقيل الحمد لله رب فقير کې بار څه ختم شي او ویل شي پاکی دا الله تعالی چې رب العالمین دی اوس دا دا انعامات ملاویږي د جنت دا انعامات د جنت به ملاویږي چاته دا مؤمن تا مؤمن ته ودا ملاویږي ښا نو دې دا سورته مؤمن دی ادي کې تا ته د مؤمنانو قصه کوي ادي یو مؤمن واقعي درته بیانې پکې ښا مؤمن خټول مؤمنان یو موږ تاسو مؤمنان یو خدای دې من کلک کلک مؤمنان ساتي لیکن یو مؤمن کې سره کې دا غن عبرت واخلا هغه دا ده نو د دې ربط د مخ کې صورت ترا چې احسن الحديث الله وای ما نازل کړی دی قران ما نازل کړی پیغمبر ما در لګره دا زما رسول له نو اومنه زما توحید نقلا عقلا وحیا او بل شفیع غالب نشته دی الله به شفاعت اذن به الله کې په شفاعت او ای قائل لدی شي ملائکی دا وای چې هغه پاک مخلوق دي نو تاسو ګناګاری تاسو نه وای یسبحون بحمد ربهم وقيل الحمد لله رب العالمين وای د دې قائل شي کنه دا اومنه دا وای دا زدګي دی باندې ایمان راړی بسم الله نو د دې ربط د دې ځای سره دی ښا چې وقيل الحمد لله رب العالمين وبول شي صفات كامله خاص لپاره د الله تعالی دی چې رب العالمین دی رب العالمین دی هغه رب العالمین تاسو لا عجیب تربیت درکړې ده واسطه د پیغمبر په واسطه د کتاب کتاب در لګل دی پیغمبر در لګل دی او تاسو قائل د دې چې الحمدلله رب العالمین وایي اومنه دا دنیا باقی اخرت باقی دنیا باقی او اخرت باقی او د دې فنعم اجر العاملین خو اجر د عاملانو د په دې جنت کې نو ملائکی تابعدار دي نو ته تابعدار شه ملائکی تسبیح وای نو تو قائل د تسبیح شکنه و جن و انسا جن و انس تویخا و جن و انسا توم د تسبیح قائل شد الله ومن ذا او دا تسبیح وایخا بسم الله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحميد منزل ذا كتاب د جانب د الله تعالی نه چې عزیز او علیم دی هغه ذات ته راځي کړي نو طالبانو دا بسم الله الذي انزل كتابه لتعليم العلوم د پاره تعلیم د علوم الرحمن بقبول التوبه رحمان دی الله په قبول له توبه چې توبه قبلون کړي الله رحیم دی بالمؤمنین هغه وی تب چړ گیا مر گیا بس اسانه خبره کې ځان خلاصي تفسیر الرحمن وی روح المانی وی چې نه دا خو دریاب د دریاب تعبیر د دریاب کو دریاب اته تعبیر د ګوره ښا خو مونږ ته عقل کې دریاب لوی لګي دام تعبیر غلط دی لکه لو کان من بعدی سبعه ابحر ما نفذت معاني كلمات الله الته عظمت دومره لوی ذکر همغه دور عقل لنه دی و موږ دریا نو موږ خو ته فائدہ غستې شو ځان لا وي ته نه فائدہ واخلا نو حي رمز دې سنا او ميم رمز دې سنا مجاز څه دی په حقیقت الله عالم دی د حی او د میم حقیقت الله تعالی مجاز څه دی مجازي معنا یو کا یو حقیقت دی یو مجاز دی په حقیقت الله عالم دی او مجاز معنا څه ده مجاز معنا دا ده حي حاوي العلوم حاوي دې په ټول علوم باندې ميم ماحي الغموم محو کون کې د غمونو دې غم بدر نظر کوي طالبان تاسو ازمیخو کوي چې په چا غمی راواله او سپاره قران وایا نیمه سپاره وایا لکه تدبر سره غم بدر نه تللی چې لګي په معنا پويږي لګ دې په کې تدبر وکوا وا او چې نه معنا در دي نه تدبر در دي او اسی را واخلي نو الت رحمت شروع شو چې رحمت شروع شو نستاغه غم به ختمي غم بدر نه لرکي شیطان هغه وسوسه به لرکي هغه بدر نه بوزي فار قسم په الفاظو کې برکت معنو کې برکت تدبر کې برکت پکتو کې برکت ولستو کې برکت داتې برکت دي حاوی العلوم حاوی په علوم حاوی ټول علوم کې په قران کې تفسیر الرحمن لیکي دوا او یا زره 200 د پاته علوم دي علمونه پراته دي سیدی سیب یو ځای سیوطی رحمت الله علیه لیکي وردا لوی دریاب دی وی په قران کې دوا او یا زرا سلور سو د پات علوم هغه یو ځای لیکلی دی هغه زیات شمار خدا اولیاء او تخکاری کنه اخو اولیاء لوی خلق نحاوی العلوم حاوی دی په ټول علوم میم ماحی الغموم محوکون کده غمونو دی تنزيل الكتاب دا منزل کتاب دا منزل کتاب لو لکنه غم بدرنه لرګي تنزيل الكتاب دا منزل کتاب چانه نازل شوی من الله د جانب د الله دا دلیل وحی شقه الله نازل کړی دی العزیز ذات الله زورور دی ستا به سوره ګناونه سریا الله تعالی ته توبه واسه قابل التوب قبل ان کې توبه دې توبه قبل ان کې د ځان کدنه پوری توبه قبلې اختیاري او استراری توبه نه قبلې د کافر توبه نه قبلې په ځان کدن کې توبه نه قبلې ښا نه ایمان قبول نه توبه کافر ایمان راړي منظور ده مخلوق له دور طاقت ورکړل جبريل عليه السلام لوی وکلیو وخارو هغه وواړی وزر کې واغستل لاسې په برو داسې رو نمره مخلوق کې دا ذتول صاحب د غنا او صاحب د طاقت دی لا اله الا هو نشته معبود موجود الا هو غیر الله تعالی نه ما یجادل فی آیات الله جګړه نه کوي پایاتونو د الله تعالی الا الذين مگر کتان کفرو چې کافران دي کافران دي د مسلمانان سره جګړه کوي لګیا دي مسلمانان تنګي جګړه کوي مسل مکه کې څومره تنګ کړي بیا یې جګړه کولې تسلی ورکې الله رسول پاک تا فلا یغررک دوکدر نه کی تا تا دوکه در نه کی تعالی را دوکه نشته پس تقلبهم ګرځیدل د کافرانو ګرځیدل د کافرانو فل بلاد په کلو کې صحیح سالم دا څنګه د خدای دشمنان دي کلو کې دا صحیح سالم ګرځي غټ پټ خو غړ دیړ خو ریګ مال کړی او دا فکر دی غور دی دا په صد خدای دشمنان دي نه مخ کې آیات څنګه ویل ده ته لا تعجب کا اموالهم ولا اولادهم انما انما يريد الله ليعذبهم بها في عذاب کې الله په دې مال او اولاد سره دغه یاد ساتي دین کې سفور کو یاد ساتي ښا نو جواب به ته ملاو شي کړ فلا یغرر کذو قدر نک تعالی را ته تسلی در رسول پاک ته نو تا ما ته امتی ته وای و امتی دا چې تړي ته مخه پکېږي چې دا خو دومره مال دی او دومره نوکران دي او دومره چاکران دي او دومره لوی جیداد دی دی ته مخه پکېږه لا یغرر کا تقلبهم ګرځیدل دی تل راتل دی فل بلاد پکلو کې فل بلاد پکلو کې ګرځي را ګرځي هلک دا وکړ ناظرانی سی کذبت وسلاوی دا په خوا ډیر تیر شي دې په کې کوم باټه پر دی وي کذبت قبلهم تکذیب کړو په خوا نه قوم د نوح علی السلام والاحزاب ور راجم کړ قومونو احزاب قومونو ته وی کنه هغه قومونو من بعد پس د قوم د نوح علی السلام نه نو ګور ټول په دې یو لفظ کې راجم کړ وهمت كل امه او قص کړو همت قص کړو همت به وهم بها قص کړو همت به وهم بها وهم بها همت قص کړو کل امت هر یو امت به رسول پر رسول خپل سره یا خذو چې ودی سي دلرا چې ویني سي او جګړه ور سره وکي وجادلوا وجګړه ور سره وکي بالباطل صاحبان د دوزخ دي دی به دوزخ ته دي دای تخفیف ورکو تول کې بشارت ورکو تخفیف ورکو اوس بشارت ورکی طالبانو دا موږ د پاره ډېر مؤمنانو لپاره د خوشاله یاد دی الذين اغ ملائکه يحملون العرش عرش نیول حاملان عرش دی عرش نیول لخوا ومن حوله اغج جعفر دین ارجت حافين من حول العرش حافين من حول العرش من من حوله انه حافين من حول العرش والتوليق كانوا يسبحون تسبيح وي بحمدي متلبسا بحمدي رب يبج متلبث بحمد رب ويؤمنون ايمان لاري به بالله تعالى باني ويستغفرون او دا ملائكه بخشش غواړي دعا غواړي هر سمان ستا رحمت دے فلا تاخذو تم دی رحمت کرا ولی مینی تی مسلمان دی مینی تی قرآن تا بے قتل گناہنگار دی مجرم دی سخ مجرم دی پا خدای مینی تی وکل شین رحمتا فلا تاخذو علما او تو واسع اریوشی تا دجیان وسعت كل شيء رحمتا وعلما د جهت رحمت او د علم نه ستا علم دی چې زه ډیر مجرم يم الله دا ملائکی به وای چې ډیر مجرم دی او ستا رحم ستا علم خارته واته دی فاغفر للذین بخنوا تبعوا سبيلك چې ته دور به خوند غافلی هغه لګیا دي تا د پاره دعا کوي ربنا اے رب وادخلهم داخل کړي جنات جنتون عدن دی اقامت تا التي اغجنت وعدتهم يتاوعد کړي تر ومن اغه ذات صلح امنه چې ایمان صلح په معنا د امنه چې ایمان راوړي یا که صالح وای هم ټیک ده ومن صلح چې صالحي صالحانی ټول ته بخناو کې ګناګار دي خرو نه پويږي انك انت العزيز الحكيم پته دې ته عزيز ته عزيز ته ضرور الله الحكيم ستا حکمت ته پدې کې لوی حکمت والے بخنه ورته کې ملائکی وای او ټول دې امت لپاره نور امتونه نه غوړي ښا نور امتونه هم دې دي کنه تیر شوی نه دي نور نه غواړي دې امت لغواړي یومئذن په دغرت کې فقد رحمته تعالی رحمک په باندې فذلك والفوز العظیم دا بری لوی دی دا کامیابی لوی دی چې دوزخ نه بشي نو دا دوا کوي تاسو دې دوا ته وګورئ رښتیا دا دوا یاد کړئ کنه نو ملائکی دا دوا کوي دې امت ته دا د چا برکت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی امت ته دا د رسول پاک برک نور امتونه ته نه صرف دی امت ته او ما ته مجرمان ګناګار چې زمنګ نه ګناګار و پس مکه باندې نه مونږ ته دوا کوي قربان د الله د رحمنا وکانه بالمؤمن رحیما الله په مؤمنانو ډیر رحم کوونکی دا یې رحم د طالبانو وګورئ ښا قربان د الله ته رحمنا وللرحمن الطاف خفيه د پاره د رحمان مهرباني دي پټي پټ مهربان دي اوس تخفیف ورکي ښا ان کفر ناکاره شی دی خدای دې مسلمان د کفر نه وساتي د کافر د تابعدارای نه دی وساتي د کافر د مرګستیا نه دی وساتي د کافر د پیخو نه دی وساتي دې داغه پیخي کوي ښا د کافر پیخي مکو په دې کې مشابهت راځي ان الذين عاكثان یونا کفرو چې کافران یونا دونا आवाज به وکړي چې دیتا دا کافران بزان ته غصه یو قسم غصه وي چکونه به لګي پتا ځان به خوري چکونه به لګي يعد الظالم على يديه ويقول څنګه ورپسې يعد الظالم على يديه انفسکم زانون خپل را ته ځان ته دور نه غوسه لکه الله چې تا ته غوسه ده ښا ولي استدعون پاوږي تاسو بلل شوي په دنیا کې ال ایمان توحید ایمان ته فتکفرون تاسو کافران شوي ایمان ان تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله بالاخر ایمان دي قالوا ودي ان فتكفرون تاسو کافران شوي الله درته ډیر په قهر دی او په غضب دی وقالو هو اذا کافران ربنا اے رب اما امت تنسنته تامړو کومګه دوزلا تللی ملکو دوزلا دې ملکو موږ یو ذلو ا دنیا کې دې ملکو امت تنسنته دې دوزلا دې ملکو نو یو ځل مړ دی طالبان دوه ځله خو نه ها یو ځل نشو یو دا ژوند نو دا موږ چې اوس یو او ابل په آخرت کې ژوند دی او د قبر ژوند د زراده مسله قلیل کل عدم وی هغه یو نه وی قلیل کل عدم وی قلیل کل عدم دی هغه یو نه وی هغه اتیا دا درې زره کاله و پروت دا په دې کتاب دی زلو شپک زره کاله پروت پیدا په دې کتاب دی دغه دنیا د آبادی خدای خبرې سو کروڑه کاله وشو واحیتا نپوه شوي به واحیتا نسنتین تاجوند کو مونږه دوزلا فاعترفنا مونږه اقرار کو به ذنوبنا په ګناونو باندې په ګناونو خپل باندې مونږه اقرار مونږه بالکل کفر شرک کړی نو اوس بوای یا الله چرته دې له تناوش راوستل راوستل د ایمان د مکان بعید نه ذالکم دا چې تاسو اخرت کې او دنیا ته تل غواړي به انه په سبب دې سره اذا دعي الله فاوج هو بل ان شاء الله تعالی وحده په حال کون د الله کې چې لا شریک نه کفرتم تاسو به کافران شئ چې الله هو بل تاسو نه نه زمو خدایانو سره شریک دي تلک الغرانی قل علا علی د شان ای بر طرف خیال قیاس و گمان وهم و ذر چه گفت و اند شنیده مخانده دفتر تمام گشت به پایان رسید عمر ما همچون در اولی وصفی تمان ده ایم علی علی شانن الكبير سلطانا نو د باران فائدې ته وګوره د قران فائدې ته وګوره قران د زړه لپاره دی باران د زمکه لپاره دی وما يذكر نسيت نالي د آیاتونو د قران نه وما يتذكر بالقران نسيت ناخلي د دې قران نه راضي نه دي قران ته نسيت ناخلي دي قران نه الا من يجيب هغه څوک چې ناراضي کیږي يقبل چې قبلې الله تعالی چې قبول کی دې الله قبول کړه دا قران تکینه راځه تکینه ورته ته قبول کړې وما يتذكر نسيتنا لي په قران سره الا من ما ينيب چې راځي کیږي الله تعالی ته سوچ الله تعالی رجوع الله ته معلومه ده تا ته رجوع نه معلومه ما ته رجوع نه معلومه چې الله ته سو قریب دې سو راځي کی اوس هغه الله ته معلوم نه الله وی زیرا ولم دی کتاب تا توحید تا اسلام تا اسلام ورته خستکم کافر ته کفر خستکم مخلصین له الدين چې خالص کوونکی د لره دین بالعبادت والتوحید ولو کر الکافرون اگر که بدګنی کافران ته چې په لار دی الله الله ذات روایا لا اله وایا اروح دو ګوره دی وخت نشته دی مود مکروه وخت ده کنه درې وخت کې مود مکوا خو د لا اله وخت نشته دی هر وخت وایا صوفیه کرام وای په تیزه موایا چې لیټرین ته دی دوا وایا اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث دا دوا مخ کې وایا الله پناه غواړم د مذکر شیطانانو نه د مؤنث شیطانانو نه پناه غواړم ولې دا دوا دې چې وي بیا شیطان تا خواته نشی راتلې یلعب بمقامع ابن آدم بیا لبی کوي به مقام ابن آدم دا دوا وایا نو صوفیه کرام وای په خلی باندې وای او لکه خوایا چې خدای پاک شکر دې چې دا ګندرانه وباسه او لکه خوایا کنه شکر وباته وشوي یو سره نه جوړ زمونږ اکلی سرته او چم دی غر خوا کې نو بعد قضا حاجت باندې شو دای به حالت خلک بهر ته دي نو خیال کوي لګه خپا غنده نشي هغه به سره اوچت کې وایي دغه پارمان مړ شو څه ته بهر نه کېدل کنه نای به ځان بچ کې چې غنده نشي هغه به وي ود دې پارمان مړ شو نو بیا د دې په ارمان باندې مړ کړه دا دعا زکه چې الله دا ستا حکمت دی او حقیقت یې هر سره ځان ته سوچو کی قربان د الله نه خدای انسان دی ناشاکر دی نه نه من کې خاص اور ولو کر الکایونی رفض الله مخلصین لو کی هر وخت الله بلی بس اړه کی دماغ کی حیات ورکی انسان لا من امری علی من فاشا من یشاء چې رضا وشي من عبادی د بندگان خپلنا رسول پاک ته قران راړ رسول پاک ته وحی راړ لینذر الناس ویری خلق یوم الطلاق د قیامت نو رزم یوم الطلاق دی د رزم ملاقات نه یوم الطلاق ملاقات ملاقات بکی د انسان د عمل خپل سره عمل سره به ملاقات کی کړه یوم الطلاق ورته ذکی وای ښا د قیامت دای د قیامت په ذسلوی نمونه قران کې راځي دا یو یو بشمار روباسه به نو کتابونه روباسه دي کنه تیم روباسه کنه ګوره یوم پارس کوم بارزونه چې دی بخاری شي د قبرونو نه لا يخفى على الله پټ بني په الله باندې د پاره د الله تعالی چې واحد لا شریک دی او قهار دی نن به قهر کار کیږي په کافر باندې اليوم تجزا نن له جزا در کول شي یو نفس بما کسبت لا ظلم اليوم نبي زیاته نن الله تعالی سريع الحساب تیز حساب کوونکی دی يحاسب جميع الخلائق قدر نصف النهار من ايام الدنيا وانذرهم او يرودي يوم الآذفه دا غرضي اذ القلوب پا وقت چې زړونه د کافرانو لدل حناجر په دې مرای وي نو مرای کې زړه ني تنگ کنایه ده تنگ اندازې تنگ وي تلې وي له مې مرای لراغه له مې خلې لراغه تنگ تنگ شوی کنه کاذمینا او ډک وي د غسینا مال الظالمین نشته د فار ظالمانو من حمیم یو دوست مشفق ولا شفیع نشفاعت کون کې یطاع چې تابعداري وکړي شي شفاعت قبول شي نه شفاعت نه قبليږي چې کافر د پاره ولې د خیانت کړي دي په دین د الله کې د خیانت کړي دي په دین د الله کې په کتاب د پیغمبر رسالت نه نه منلې خیانت کړي کنه امانت په ځان نه دی راوړې ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال يعلم پیجن الله خائنة الاعين خیانتګر د سترګو وما تخفي الصدور هغه چې پټي سینې والله يقضي الله بحكمه بالحق حق سره فیصله وکي په حق والذین يدعون کسان چې دی بل من دوني ما سوا الله تعالی نه دی دا خدایان بل کنا غیر الله لا يقضون بشيء فیصله نشي کوله حکم نشي کوله په یو شی باندې فما كان لهم نو دی لر من الله جانب الله تعالی نه می واق مانع بچکون کې اخلاصون کې مانع اخلاصون کې مانع واق مانع بیا بچا دا الله نه اخلاص کړو کنه ذالک بانهم دا په سبب ذکر کانت تاتیم راضی راتله بدیت رسول الله رسول الله علیه بالبينات په معجزو سره په کفرو کافرانو په غزوم الله ونس دی الله تعالی انه قوی شدید دا الله تعالی قوی دی او شدید دی الله وی وګورئ مخکې ویني ونی ته سم شي ته په کې د کوم باټې پرې سم شګورې ښا او تخریب دنیوي ورکه تفصیل کوي دا آغا معجزات فعلیه بآیاتنا معجزات فعلی وسلطان مبین حجت قولی حجت قولی سلطان مبین حجت قولی فعلی او قولی دو معجزه مولا الى فرعون هم لګو فرعون ته وهامان ته وقارون ته وقالو یغی فرعون هامون امان قارون وی هذا ساحر دا ساحر دی جادوګر دی کذاب دروجن دی فی حجت القولی دی دروجن دی دا معجزی سحر دی دی ساحر دی فلما جاءهم الحق هر کله چې راغی غیتا الکلمه الحق کلمه حقا معجزات حقا موسی علیہ السلام ورته وایا لا اله الا الله موسی کلم الله او ظلم وکړو په بنی اسرائیلو ظلم وکړو کلمه وایا جاء او الحق راغیت کلمه حقه من عندنا زما جعلنا قالوا وغي اقتلوا ابناء الذين اويني زامن دا كثانو امنوا شيمان راولي معو سره دينا اويني زامن نو دول زر ماشومان وجل نه زر حملونه ساقط ک طالبانو امنوا معه واستحيوا اجوان دی په دې نساء او جنې اخذ دې وما كيد فرو وما كيد الكافرين نو مکر التدبير د کافرانو الا في دلال مگر په هلاک کې په تباہي کې خطاو فقال فرعون دې فرعون دې ته جوړه دباو وي طالبانو جوړه دباو کوي وقال فرعون هو فرعون ضروري پرې دی ماوي اقتل موسی جز قتل تني ولا شي خدای دې وقارکه دې ته جوړه دباو ما پرې تاسو پاسه کنه ته هسه وای تني زیشه دې ته جوړه دباو وي ښا وای د کټ نه جانګيري ولي هغه خبر نه یاسي دباونه کوي ضروري پرې دی ما اقتل موسی وقال رجل او یو سری مؤمن مؤمن د دنوم کې خلاف د طالبان یو تفسیر کې به حزبی بلکې به مو حزقیل څوک به حزقیل وای څوک به حزبیل وای هر یو چې وایي دواړه هغه سید ولې چرته حزبیل راغلی چرته حزقیل راغلی نو یو سری مؤمن من آل فرعون دې د آل قیل ابن عم فرعون بعضی وی رشتہ دار یو بعضی وی ترور مختلف خبرې دي او قریب خپل یو من آل فرعون یکتم ایمان او پټو دی ایمان دی پټ مسلمان ودا او هغه ته وایو اتقتلون رجلا تاسو ویني یو سره اي یقولو جوا یا ربي الله رب زما الله دی تاسو د نن ورځې بای شهید الیوم نن ورځې یا قوم لكم اليوم تاسو د بای شهید نن ورځې ظاهرین چې غالب یې فل ارض پزما کې ومن ينصرنا سوق ومدرا کی مالر من باث الله د عذاب د الله تعالی نه ان جاءنا کراش مونږ ته ګور دی وای کچره الله مونږ عذابې مونږ وسوق لاتی قومونو باندې عذابونه راغلي دا ته بدل لخه مثله دا بدل شو مثل دا به قوم په مثل عذاب دا قوم دنو د عادیانو سمودیانو هکتان من بعدهم چې پس نه لوط علی السلام شعیب علی السلام وغه وما الله يريد اراده نه الله تعالی اراده لرونکې اراده کوونکې د ظلم په بندګان الله سو کې سپیس نه عذابې ويا قوم قوم اني اخاف ذريګم پتا زمان پورته او مخ چې دوزخ ته بدی شه موقف ته بدی شاش ان دا یوم تولون مدبرین شاکون کی ما لکم نبی تعالی من الله اذا جانب الله تعالی من عاصم مانع بچ خلاصون کې بچ کون کې ومن يدل الله واسو چې گمراهي کې الله تعالی لك فرعون فما له من هاد نشته غل هدايت کون کې هغه خدای مو هغه خدای گمراه کول کې پلار نشي چې خدای گمراه کې پلار کېږي نه اوس حزبین ورته وایي ولقد جاءكم فتيد راغل او پلاران استاد یوسف علی السلام من قبل فخوا د موسی علی السلام نا بالبينات فمعجزو هغه ډیر دلایل پیش کړو فما زلتم همیشه وی تاسو په شک په شک مما جاءكم دا نه چراغ له تاسو پلاران او تا راتل کړو پلاران استاد ته بي د دې وجنه یذل الله گمراه کې الله تعالی مناسب ومسرف چې هغه مسرف مرتاب شک کوونکی الله گمراه کوي هغه څوک چې مسرفي مسرف نه مشرک مرتاب اشک کوونکی په شک کوونکی طالبانو شک باندې کو دغه يا قوم اي قوم وقال فرعون وي فرعون يا هامان وي هامان ابن اللي جوړه کې مال رسور خان مانای یو بنگله را له جوړه کې په بره په بره باندې زا زا زا لعلی د پارزي ابلغ الاسباب جو قیجم اسعد الاسباب او قیجم دروازو د اسمان ته دروازې کافر فرعون منلی له اوسنی منی ښا هغه منلی دروازې د اسمان دې به نه منی دې مسمنی رسول پاک په ستل او معراج ته دروازې دی برا یو باندې عمل دی حدیث شریف کې راځي او په بل باندې رزق راځي په یو باندې عمل دي او په بل باندې رزق کاکو دي او ملائکی برقیږي ملائکی په کومه کېږي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفع يعرج الیه خیږي دی الله تعالی ته ملائکی نمازګرغه او د سارغه نو په دغه دروازو ځي کنه نو شي اده یو درو اسمان کې دروازې نشته اوس یو منه چشته فرعون منی چشته وقال فرعون وی فرعون ابلغ الاسباب شوغدم اسعد الاسباب دروازو د اسمان ته سری اسباب السماوات غ دروازې د اسمان دي ليصعد عليها شوخجم فاطلع الى الى موسى خارشم وګورم کارشم خدای د موسی علی السلام اله د موسی علی السلام ته لاساله عن ارسالی زدا غنه تاسو کوم چې د تار علی ګلې کې په خپل راغله دي دا سي رامي نه ګوره تاریخ از عراق اورده شود مالی ګریده ګور مرده شود او زم د خدای ته تاسو کوم چې دغه په خپل نه راغله کنه تار علی ګلې دورا رامي دي قوم له اقوم خرو اسلو اني لا اظن زګمان کوم په دې موسی عليه السلام باندې کاذب بعد دروغ جن دې دروغ وایو اذا الله غاړي راغلم ښا انو دا دوی یو بنا جوړ کړه فرعون انو هغه جوړ کړه او دومره په بره یو کې جوړه بعضی وای 15000 غدا بعضی د دین وای دو فرسخه دو فرسخه په برو کې ډولا بعضی وای 15000 غدا نو ملک تا جبرئیل علیہ السلام تعالی په وزر هوا او چې وی والنو نیمه دریاب کې پرې وته نیمه په وچه باندې ویخه یو دولکه کسان درې د لاندې راځي نه نه خدای تای د لاندې راځي د جوړه کړې و انو دای دای دای کار کړو ښا وکذالک لذالک دی ونزوین لفرعون قیس شو فرعون تسو عملی بد عمل وصد ابن کړو عن سبیل الله دلار الله تعالی نه دې بن کړو لازمی وای متعدی ویل شي فما کید فرعون او نو مکر د فرعون الا فی تباب مگر پذیان کیو تاوان کیو دا خو نفذا متاع د دنیا ده دوکه دي نه کی متاع ستوي یا الكلب واخذ المتاع وفر الى الجبل فان الاخره بديت الاخره هي دار القرار دا دار د قراری ده من عمل سیئه چا عمل کنا کار فلا یجزا جزا بني شور کول الا مثلها مگر په مثل لاغي ومن عمل صالحا شاچ عمل کو صالح من ذکر مذکر او انثى خذوي من ذکر کامل وي او انثى ناقص وي وهو مؤمن قصره مؤمن وي فاولئک دا کسان يدخلون الجنه داخل بشيرتا يرزقون رزق ورکړي فيها په دې جنت کې بغیر حساب به حساب و یا قوم حزقیل ورته وی و یا قوم مالی سدی مال را ادعوکم بلی تاسو بلم تاسو الى النجوى نجات تا توحید تا اسلام تا وتدعونني تاسو بلی ما الى النار اورتا تدعونني تاسو بلی ما ليكفر بالله جذا کافر شم په الله تعالی باندې او شرک به شریک جوړ کوم دی الله تعالی سره ما ليس لي به علم اغجني ما رفع ایمان علم وانا ادعوكم ذبل تاسو الى عزيز الغفار لارې د غفار ته چې الله تعالی دې زبلم تاسو لارې د غفار ته چې هغه بخون کړي غفار غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب نو تاسو ولې هغه لارې ته نه راځي لا جرمه نشته زائد اخلاصي لا جرمه نشته زائد مخلص انما تدعونني په دې تاسو بلې ما الیه دی عبادت خدایانو ته ليس له دعوه الیه غیر الله ته الیه عبادت خدایانو ته ليس له دعوه نشری لرا دی خدایانو له دعوه استجابه ليش دلر دعوت استجابه په دنیا په دنیا کې دی قبول نشي کوله په دنیا کې ولا فی الاخره نه په آخرت کې نه په دنیا کې د اختیار شي نه په آخرت کې د ټول اختیار نشته ښا ستاسو د دې خدایانو د ټول مخلوق اختیار نشته دی نه په دنیا کې ان په اخرت کې فان مردنا پته درګر ریدل زمونږه ال الله الله تعالی ته دی وان المسرفين پته در مسرفان هم اصحاب النار دا صاحبان دور دي دا صاحبان دور دي ښا بیا ارمان کوئی بیا ارمان کوئی نو دی فرعون تنگ شو دا خپل کده دوان وی کنه ان دی خپل ډبلای کې ځنی لوخه ماتول لخلا دا خپل کده دوانو نی نو دی خپل لخی نو فرعون ته دې نیغ نیغ کېده فرعون یې ولا دنه تنګ شوې دې حزقیل نه تنګ شو ډېر وخت خبرې کوي ډېر وخت راته خبرې کوي نیغ نیغ کېږي به څه چلو کو به ونی سي دې مړ کوي دا خدا خپل یو کار ته غلان ته خدای وي به ویني سي مړ کوي دا سړی دا حزقیل دو ورته وی مکوې ګوري ها وان مردنا الى الله ګرځیدل زمونږ الله ته دی وان المسرفين اصحاب النار مسرفان صاحبان د اور دي نو دوی او فرعون او قوما فتذكر ذات ذکر کوي با تاسو به ذکر کوی یادوي به ما اقول لكم هغه چې تاسو ته الله تعالی بصیر دې په بندګانو باندې الله خبردار دې په بندګانو باندې ووقاه الله نو اسات بچ کړل الله تعالی سیئات ما مکرو د سیئات هغه چې مکر کړو وحاق بآل فرعون نازل شپال فرعون سوء العذاب بد عذاب نو داوي مسله ورته کوبلنو فرعون وی دیونی سیوی ونی سیوی د مرګ دی وتخ کېدو فوجان ورپسې ولېږل داو کې راولې نو چې هغه ورپسې لاړل کنه نو هغه ځنګل کې الله تعالی داسې زمری او حیوانات پیدا کړل چې 1500 یو خړل هغه فوجان 1500 یو خړل ما ماته کړ وی خړل مردار چې هغه نور وکتل هغه 1500 نو هغه تر خپل کړه په واپس اراده وکړه هغه په ير رال په دونو فرعون ورته وی راوست اے راوست خلې دي څنګه نیولې ده راوست کور ناسي راوست هغه پیزه خو یې تخسو کړل ا پینځه زاغو زناورو بس راوي خور او یمو خو له په تیخ ته په تور را تختیدل یو او وی دلګانو تاسو نه یو کس لو یو کس تاسو نه لو فرعون ویلی دا پینځه زو دلته مردار کړي دا چې کافر دیو دا پینځه زو دلته مردار کړي نه غي دلته مړ کړو پیشابي تاسو نه بیغمه شموارو کاوه نه پینځه سوې دلته هغه مړ دا د یو کس د دې دعا برکاتو چې ویل او فوض امري الى الله ان الله بصير فذا تذكر ما اقول لكم وفوض امري الى الله دا وای ځان تر یوې د لسار وای ښا نو ګورا یو تن باندې الله زرتن قربان کړ ښا یو تن باندې الله زرتن قربان کړ په پښتو کې یو صاحب وای د دیندار ارتینی در یوې کوخه ارتینه خلی ته وای ښا د دیندار ارتینی تر یوې کوخه کاو خدي پړی ته وای هغه بوټ پړی ته وای ښا مخکې ورته کوخه وی په خو په زړه پختو کې او دا وسنی نوی زمانه خلق راوتل نه دی ورته بوټان وای سندل ورته وای وای شو چپل ورته وای د دیندار ارتینی در یوی کوخه زار ش زرت نبی دین نارینا زر تنه په یو قربان کو کنه په یو تن باندې الله زر تنه قربان کړخه د یو دیندار خزینه زر تنه سړي قربان شه چې ای کی دین وی غیرت وی ایمان وی وای شي د دیندار ارتینه تر یوې کوخته زار شه زر تنه بی دین نارینا دا د دې دعا برکت خو فستذكر ما اقول لكم وفوض امري الى الله هذا طالبان ته دی ویږي دا د یو خبره یو کړه لکه دغه اجازه مونږ ته کنه کم وخت تاسو نو خپل ځان سمبالول شي نو څو خو بداوي نو خو تاسو نه ځانم نشي سمبالول نور ناراض ته یي فوقاه الله سيئات ما مكروا نو سات دي یو عذاب خو په هغه چې په یو تن زرته نه قربان کړ او بل عذاب پر رت راضی ښه هغه د اخرت د برزخ عذاب دی دا دی دا د برزخ عذاب طالبان النار اور چې دی يعرضون پیش کول شي عليها فدي دل د فرعون دا سبا او بیګا په برزخ کې یعنی سبا بیګا خو قیامت کې خو په خبر کې سار او ما دغه شته نشته ده په قبر کې سار او ما خام نشته دائما قیامت شي یقال ادخلوا آل فرعون داخل کې آل فرعون اشد العذاب سخ عذاب ته بودی ښا دا دې عذاب ته بودی چې دې توبه وباسي دې خدای معلومه شي دا دې به بودی ښا دې دا نه عذاب برزخی کارا مارا او عذاب قیامت کارا مارا ځان لري عذاب د برزخ ځان لري او تسترګې پټه نو موږ څه چلو کو او دا راز دا یو تړې وای نه دا شپه ده نو موږ ورته څه چلو کو هغه باندې دا هغه زدی دی نو زد په زما ته شم نه قران ته وګوره خدای ته وګوره ویریږه ودو وعشیا دائما سبا بیګا سبا بیګا دل تراتلې شي سار او ما خام وای شو سبا بیګا دل تراتلې شي یو سړی او طالبانو په سکته باندې مرشه و سکته تاسو پیژنئ سکته یو بیماری ده یو مرض ایت سکته ویا حکیمان طبيبان اسوق مړ شوی دا تفسیر حسینی والا دا تفسیر حسینی نه کړي تفسیر حسینی نه دی په فارسی کې ده کنه تفسیر حسینی فارسی کې ده کنه د مصنف د مرشیو د باندې سکته بیماری راغلی و چې سکتی بیماری پر راغلی و نو دې خار ته واچ دا بجلی چې ونی تي نو وي خار کې خخ کوي کنه نو سړی ټیک شي نو بعضی سادهګان نو هغه خخ کی به پته نه لګي نو چې دې خخ کنه سکته بیماری و نظمکه سره په دواره اثر شو ها ها دکې حیات راغی دی ویښ شو د چې ویښ شو خو بر قبر کې خخ کړي او غو بل جوړ کړو چیغي وهي چیغي وهي خانه چیغي وهي قبر ډبای بل قبر ور سره خوا کې بیا لکه سو کې وی چپ کینا په چغو دې تنگ کړم وای شوي چې غوهي دا خوشپدا غل کینا دې خپل کې ورته وای دې ورته وای ته شپارس پس پیژنې وی زه شپارس په دې پیژنم هغه بل قبر والا ورته وای چې ما به سورت یاسین وی سورت یاسین به ما وی همیشه او د شپې مې سورت ملک وی نو چې کله شنه رڼا شي نو زه پوه شم چې دا شپه ده چې کله سپینه رڼا شي نو زه پوه شم چې دا راز ده هغه قبر والا ورته وي نو چې سپینه رڼا شي نو زه به د طبيعه وام نو بیا ډبو کنه وسله ډبې چې او بل دی راغسته دی سهار شو سپینه رڼا شو د ته وای دا ډبو نو کستاتو خیالي زموږ د خلک د قبرونو لذي تار کې دعا کوي د هر وطن کې عادت دی ته چې لاړل د قبر نه چغي راوځي او دای ته خدای واورولې ته وی ودا سړی خو ژوندې دی چې کوږي خو کې هغه چې وی یو دز دز د برن لاندې نه په وی راشي وی قبر راو باز چې قبر یې اوس پردل دې راو باز دې راو باز تفسیر حسینی والا راو لم کفن کې را دغه کو کپڑے ولا راړي او کفن کې با د وی پست دی نه بده د قران خدمت کو دی خورل عالمو دا تفسیر حسینی دا غینه پس لیکل دی ښا دی بل څه ونکم د قران برکت ماوري د سورته یاسین برکت د سورته ملک برکت دا غاوندینه معلوم کو ما اولیدو زه به د قران نه بل د مرګ پورې بس دا تفسیر حسینی لیکه په فارسی بهترین تفسیر دی ګوره ښا ډیر بهترین تفسیر ټول هغه ته رجوع کوي اکثر هغه خو معقولی مولا منطقي مولا ډیر جامع مولا قال الذين استكبروا ويا کسان چې تکبر کړي ان كل پدې درو موږ ټول فيها پدې کې موږ خو غټانو نوکرانو امشران ټول په دوه وخت کې یو ان الله قد حكم بين العباد الله حكم کړي په ما بین د بندګانو کې وقال الذين في النار ويا کسان چې په دوه وخت کې ټول د خلنتم افسران د دوه وخت افسران د دوه مشران دې خو دنیا کې د اتوار دتو قالو انو يهوديان د اتوار کې نو نسوارا ور سره خالق ولې زمونږ د دیني ور سره نو مسلمانان ته لګان دي لکه تاسو ور پسې جمعه کوي کنه وای موږ به اول کو جمعه به کو نو درې ورځې به چټي وي غما درې ورځې کار کوي دې درې ورځې کې دومره کار کوي چې دا درې دې چټي پکې وباسي سار نه وای دا اتو نه بجو پورې د شپې به کار کوي که سبقي که مدرسې که کالجی که ارثي بدل کې نظام د مسلمان عزت بمراش یو دیان در باندې خپل منی د تپې مو منه کنه وای د جمعې پر ورځ هم چټي خالی اتوار جمعه د زمنګ د انا دي ته اې د نصرات المستقیم د کړې ده انو د کرکړې په سر کو نه پوي چې لکه خدا وایې کنه چې جمعې به هم چټي دا غیش ټیک ان چې د پتن درو لګي وای د جمعې به هم چټي اتوار به هم چټي خالی به هم چټي وړي د يهودو نه سوارا هغه منل شي او زمنګ د دې نشي منلې هغه بل کنجیوم نه کو دایم نه کوي دا غلامان دا غي دي چې د جمعې چټي کړه بل قوم اثر د د جمعې بي عزتي کوي الجمعه مبارک راز ده الجمعه عيد للمساكين الجمعه حج للمساكين دا خو اختر د مسکینانو د جمعې درځي څومره بی عزتی کیږي دا خلک پکې سس ناجایز کوي الله تعالی دې دې پوهه کوي نو د يهودو نوم لاندې دي بی غیرته هغه د خپل ورځو قدر کوي ا مسلمان د خپل ورځې قدر نه کوي ښا نو دې دانش کوله په کار دای چې دا وکي نو ورته چل خېموي بس اکټینشن یې بچي دوه راځي چلیږي درې دې نه باندې کنه ته دنیا روانيږي کم تعلیم تاسو کو یا تعلیم وکنو کری چرته ده نو کرای والا دماغ خراب شو درې ورځې چټي درې ورځې سمکار کوي د نوه بجو پورې کار کوي درې ورځې دې خو اسانه خبره ده دې راځي به دولس پورې خوب کې چکر لګي بیا کوړه راځي ودی نو کران خو آرام ډوړای خوړل ده خپل ډیوټي دې پوره نه کوي ګوره ښا لګیا دي وقال الذين استكبروا هل خلنتم ادعوا ربهم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تكن انو تاتيكم جرات بتا رسول کوم رسولان ستاسو بالبينات په معجزات قالوا وی بلا او راغلو رسولان رسولان راغلو کتابونه قالوا وی دا افسران د دوزخ فدعوا هو بلی پخپل بلی من لو لبرو وما دعاء الكافرين وبلن الكافران الا في ضلال مگر پتبایای کدا زایدا هی دلال په ظاهر تاسو بللا ظاهر برباد لخوا تباہی کدا او ظاهر بس دې ای پینځه منټه د وفقه ویلې ودې پورې کنه بس